پس د صورت شعرانا او مخکې د صورت قصص نه په نزول کې دې صورت ته صورت سليمان ویل کی او دا علامه سیوطی ویل دي او دې صورت ته صورت الهدهد ویل کی رب د مخکې صورت سره اوله وجه په صورت شورا کې بیان د هغه دلایل چې د مخکې انبیاء علی السلام نه را نقلو سورۃ شورا کې او په مسله تبارک الذی باندې پرې باندې مسله شو او بیان د دوه وجو دی د دې مسلې مسله تبارکه اول وجه چې عالم الغیب صرف یو الله دی دویم وجه چې سلامتی دا د الله جل شانه د طرف نه ده او ټول الله جل شانه ته محتاج دي سليمان عليه السلام بادشاہ دی خو الله ته محتاج دی داوه د صورت په صورت کې دوه خبرې دي اول په پټو باندې صرف یو الله جل شانه پويږي نفي د علم غیب د غیر الله نه او دویمه داوا بچاو سلامتیا هغه د الله جل شانه د طرفه ده هر ځای کې چې د موسی علی السلام واقع کیږي د داغه خپل خپل مقصدی کله واقع د تسلی د پاره کله واقع د دې لپاره چې الله ظالمان هلاک کړ مظلومان بچ کړل کله واقع د دې لپاره چې سلامتیا انبیاء علیہ السلام له الله ور کړی و کله واقع په نفي دې می غیب باندې کله واقع په نفي دې می غیب باندې تواسین میم الله په دې په معنا د دې ورکو تلک آیات القرآن و کتاب مبین ترغیب ورکی قرآن کریم تا دا آیاتونه د قرآن دی یو د کتاب کارا مبین هغه کتاب ته وای چې حق او باطل دواړه ښکار کی تا ته حق لار مخې او باطل د ته مخې او دواړه لارې د ته اوخې چې اوستا کوم لار خوخه ده په کوم لار باندې ځي هدو وبشرا للمؤمنین هدایت ته وزیر دې د پاره د مؤمنان والذین یقیمون الصلاة ومما ويؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون نو خسته کړی دی مونږ دی ته اعمالهم عملونه دی فهم یعمون نو دی پاغی کې سرګردان دي کم کسان چې هغه کافر دي ناغه ته دا دنیا خسته کاری د دې د وجه ناغه خپل عمل هم خسته کاری وي چې څه کوم نو دا صحیح کوم زما کار دا صحیح دی هر کافر هر آرام خور هغه تخپل خپل لار دعوت صحیح کاری کته سکور نه تاسو کې چې ته سود لیکې نو هغه به ته وی چې یاره زه خو سود نه کوم لار غول کتلی کته دیو حرام خور نه تاسو کې دیو چلولی نه تاسو کې چې ته دا هیله ولیکې نو چې دا خو دې د پاره کوم هر چا ځان یو لار کتلې ده زینا لهم اعمال دای د خپل عملونه خسته شوی دي د حکمت د حکمت والنا علیم او د په ذاتنا حکیم هغه الله چې هر کار د حکمت ته یعنی خاوند د حکمت دی او خاوند د علم دی د دې قران د نازلولو د قران کریم په نزول باندې چې دا قران نازلې نو حکیم هم دی په دې کې علیم هم دی په دې کې اذ قال موسی اذ قال موسى لاهله اني انست نارا ساتيكم منها بخبر د دې ځای نه واقع د موسی علی السلام د سوار لسم آیات پورې په دې کې څلور خبرې دي اوله خبره موسی علی السلام خپل اهل او عیال سره په سفر روانو دویم موسی علی السلام په پټو باندې نه پویدو دا الله جل شانه نور یو لید نو موسی علی السلام یې که چرته اور دی ګوره پیغمبر دی هغه نور لید هغه نور ته هغه اور وي مخامخ د سترګو باندې او تخکاری رڼا وته هغه دا اور دی او د نن سبا زمانه هغه داوه کې مونږ پټ تعویذونه راو باسو او موږ د کمیس نه جادو معلومو هغه ته مخامخ خبره نه معلومې ده او دریم فائدہ حاصلول د اوروالونه د موسی علی السلام د خلکو نه امداد غستل شي ویل شو ته چې ما ته لار وخایا او سلورم خبره د اور نه پایده حاصلول د دې لپاره چې د خنې نه په بچ شو اذ قال موسی لاهلی کله چې ویل موسی علی السلام خپل کور والو ته انی انست نارا یقینا ما ولیدور سآتیکم منها بخبرن زرد چرا بولم تاسو ته منها د دې نه بخبرن خبر د لارې یا بخبرن یو خبر راغستل ته وي راغستل شي یا بل معنی زموږ استادان کوي قبسن بلیدن کې لعلکم تصلون دې د پاره چې تاسو تود شي ګرم شي فلما جاءها پسر کله چراغ موسی علی السلام هغه اور خواته نودیا نو आवाज ورته وکړې شو ان بوري کمن فن ناری چې برکت ورکړې شوې دې هغه چاته چې په طلب دور کې دې یعنی من فی النار چې په طلب د اور کې دی دا الله جل شانو د نور حجاب دی که چرته دا اوچت کړی شي نو دا ټول مخلوقات چې د حد د نظر پورې رسي نو دا بخار ایری شي من بوری کفنا او یا معنی دا ده چې چول شوی د خیر په زائد نور کې دا کم ځای کې چې نور دی په دې کومه اونه کې چې نور دی نو په دې کې خیر اچول شوی دی او یا برکت اچول شوی دی په هغه چا کې چې په طلب د اور کې دی یعنی موسی علی السلام ومن حولها هغه څوک چې غیر چا پیر د دین دی یعنی غیر چا پیر ته نسوګو پرشته وي وسبحان الله رب العالمین او پاک دی الله جل شانه چې رب د مخلوقات دی یا موسی انی انه انا الله العزیز الحکیم اے موسی علی السلام شاندار دی چې کیننځه مل ازور اور حکمت والا دلته کې پینځو خبرو ذکر کړي اول سلام چې وشو نو د سلام نه بعد خپل تعارف الله وته او چې زه الله يم بیا دا غینه سلام نه رسته کلام شروع ک خبره او بیا الله جل شانه موسی علی السلام ته وین چې د الله جل شانه زور ور کېدل چې زه زور ورم غلبا عزت دا موسی علی السلام ته الله ور کړی دی او بیا الله جل شانو حکیم چې په موسی علی السلام امتحان وکړ مدین ته ورسو د مدین نه بیا راوستو او دلته کې بیا غالب کو او اوله فریضه وتعالی کړي موسی علی السلام لاړ شین اوله فریضه به سي اوله فریضه به بیان د توحیدی دا الله جل شانو بیان وکړي یا موسی موسی علیہ السلام ان انه یقینا شاندار ان الله العزیز الحکیم یقینا زم الله زور اور حکمتون والا نو زور زور اور هم ګور پرغون زور اور نه دی او زه حکمتون والا هم دا دومره امتحانات چې مې در باندې راوستل نو پدې کې څه چلو والقي عصاك او اغرز وامساخ فلا فلما راها کله چې ولید تحت الزو دا خوځیدا کانها جانن گویا کې کانها جانن گویا نره مار دی ګور په تیزای کې ښا کانها مثال ور کړی دی گویا کې تبا چې دا نره مار دی موسی علی السلام له الله جل شانه معجزه ورکړه او دغه ځای سره مناسب معجزه ول ورکړه او موسی علی السلام عالم الغیب نو مخامخ خپل امسای د خپل امسان او یریدم ولا مدبرن وګرځید شاکون کې ولم یعقب او نه راګرځېدلو ولم یعقب نه راګرځېدلو بیا رستو یا ولم یعقب زموږ استادان معنا کوي ولم یعقب په شایونه قتل تعقیب دي ته چې ته داسې لاړ شو بیا په شا باندې علا عقبیه په شا په کوندو باندې راونه ګرځېدو موسی علی السلام خوف او ویره په هغه باندې ده چې هغه د انبیاء علی السلامونه علاوه دي یعنی په انبیاء علی السلام باندې یره نشته دی او د انبیاء علی السلامونه علاوه کوم خلک چې دی او په ځان ظلم کو پاغي باندې ویری مطلب دا غره ښا یا مطلب دا دی چې علاوه د رسول الله رسولانو ندی نو هغه هغه به یریږي پیغمبران نه یریږي الا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم وکړ ثم بدل بیا بدل کې وکړه حسنا نیکی من بعد سوء پس د بداینا فإني غفور رحیم یقینا زه بخون کې مهربان یم یقینا زبخون کې د مهربانه ما وادخل یدک فی جیبک معجزه ول ورک موسی علی السلام او دنه کته یا د کلاس فل فی جیبک پترخ تا کې یا فی جیبک په گریوان تا کې جیب چې دا گریوان ته وي په خوا زمانه کې په خلکو پیسې کې خو دا جیبونه نو د ګوډی ده دا جیب وتم ځکه وای چې دا د ترخ طرف ته نه جیب وته وای پښتانو پښتو کې د ګوډې وي خدي جیب ته دا بیا راځي ها د ګوډي جیب نو ګوډې اصل کې خپل معنی ګوډې ده د ګوډي کې مې ولا تخوا خواږه مې له ګوډي کې راوړي دي په خوا په خلک په شعرونو کې دا شان دي ما یو ځل اوریدلو واخله په ګوډي کې مې خواږه دي داسې دي وادخل يدك في جيبك لار لنډه و په دغه شان دی او نظم و هغه نظم کې دا خبره کړو واد خلیه د کفی جی بکا او دنکا لاس پلی فی جی بکا پترخ تا کې تخرج بیضا راو بزی بیضا اتک سپین من غیر سوین بغیر د سعید نه اوس د خلکو نورو پښتو یې ریږي د باتینګړو ته په پښتو کې ټماټر وای دا د ټماټر ته په پښتو کې باتینګړ وای دا د باتینګړو نسل دی ښا ها ګډ وډ شو د خلکو نه پښتو فی تیس آیات دا لمن موږ ته لمن وای دې ته پښتو کې پتنه وای فی تیس آیات په نه معجزو کې الا فرعون فرعون تو قومه یقوم دا غت انهم کانوا یقینا اودی پاغي باندې زړونو ته دې ظلم او علوان د وجه د ظلم نه او د لوی نه ګوره په ځړه کې دا خبره منلې و چې دا موسی عليه السلام پیغمبر دی خو د ظلم او د لوی د وجه نه دا نه منله اوس هم ته خبره ته د پیرغونیانو ته چې دا خبره حق ده خو بس تکبر دی پکې او ظلم کې لوی کې ځان غټ غني په دې خبره چې مونږ به دا اورو دې ته مونږ کینو واستيقنتها انفسهم ظلما معلوان د وجه د ظلم او د لویان مولانا رومي رحمت الله علیه وی یو ځل موسی علی السلام الله ته جړل چې یا الله فرعون تا پیدا کړی د زوته مسله د توحید کوم نه مني او بل طرف ته فرعون چې ونه غم الله ته جړل اویل چې یا الله موسی علی السلام ګوره ما په خپل کور کې ساتل د زما خلاف کې ما ته ودریږي دا موسی علی د فرعون الله منلو ځکه چې دریاب کې غرق غار کېدنو هغه وخت کې بیا بالکل د زړه نه ومنو خو د زړه نه منل بیا چرته ظلم او علو د وجه د ظلم او د ځان لوی غړونکو نه فن ضرور ور کوي فکان عاقبت المفسدين څنګه چې انجام د فساد کوونکو ولقد اتینا داوود او سليمان علما یقینا ورکړو موږ داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام ته علما علم د دې نه معلومیږي چې دا کوه د دین وا او الله جل شانو داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام لور کړ د څلور سلوختم نمبر آیات پورې دا واقعیا ده او په دې کې پوره د سليمان عليه السلام بادشاہت د داوود عليه السلام بادشاہت ذکر کړي سليمان عليه السلام او داوود عليه السلام خلکو ته بیان کو او خلکو ته چې خلکو مونږ ته الله پاک د دې مارغانو دا خبره خولې دي د مارغانو دا خبره مونږ ته الله جل شانه خولې دي او موږ ته الله جل شانه هر شی را کړی دی چې کوم د الله خو خو سليمان عليه السلام هغه ته الله الله ول پیریانم تابع کړو انسان ولم تابع کړو د پیریانو د تابع کولو حکومت دا د سليمان عليه السلام په صحیح طریقه باندې اوس دې زمانه کې چې کوم پیریان تابع موږ دانو وای چې پیریان نه تابع کی خو چې کوم انسان سره پیریان تابع نه دا جادوګر دی او جادوګر کافر دی د دې داوا چې څوک کوي نو دا جادو دی ښا او د دې کتابونو ټول د دې تفصيلات ذکر کړي ما په خپل باندې کتلې دي چې د جادوګر کوم علامات دي او جادو پیری جادوګر پیریان څنګه ځان سره تابع کی اته په مخامخ ته خخ کاری نو ولقد اتینا داوود و سليمان علما او یقینا ورکړه موږ داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام ته په په دین وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين او ول دې دوه ویل چې حمدونه دی الله غزاد لره چې ورکړي موږ على كثير من عباده په ډیرو بندګانو خپل باندې چې په مؤمنانو باندې یعنی په دې مؤمنانو الله موږ له غوروان راکړي د دې وجنه جادوګر لا پیرې څه کار کوي یا ول دا کار کوي چې د بل په بدن کې ورونو نوزي ما معلوم انساني پټ شي نشي معلومول دا څه خبره چې پټ شي معلومه خو د معلوم انسان داغه په بدن کې ورونو نوزي او داغه د پاره کار کوي بیماری وته وردن کیږي دغه کار ولته د خیر کار ول نه کې د خیر کار ول کړ سليمان عليه السلام له بسر زر را استل ملغلره به را استل د جادوګرو و پیریان دلته د سین کې لګیاو او سره زر به راستل دا شاولې به نه ویلګي ها او د ټولو خلکو شاولې به درولې پټ پټ ور بسراتل ولقد اتینا داوود او سليمان علما معلوم کار د لکول شي چې معلوم کار کم کار غم د جادو په ذریعہ باندې د جادو د ذریعہ علاوه د نه کوي ولقد آتینا داوود او سخا ورث سليمان او داوود او میراث واغس سليمان عليه السلام د داوود علم او نبوت وقال وی یا ایو الناس ای خلقو علمنا منطق الطير یقینا خدل شوی د ماته مونږ ته منطق الطير خبره د مارغانو او تینا من کل شین او راکړې شوی د مونږ ته من کل شین د هر یو شینه دا نجومیان هم دغه داوا کوي وای چې هغه یو توتی ځان سره ساتلی نو هغه داسې ولېږي نو چې هغه ولېږي هغه یو کاغذ راوالي چې په کاغذ باندې وګوري هلکه قسمت ته وي دا دی ان هذا لهو الفضل المبین یقینا خامخا دا فضل د الله د ښکارا وحشر لسليمان جنوده او راجم کړی شو سليمان عليه السلام ته لخر راغو من الجن والانس د جناتو نه او د انسانان نه او طیر او د مارغان نه فهم یوزعون او د ډلې ډلې شو حتی در دې پورې ذات والا واد نمل کله چې را لدی په میدان د میګیانو باندې واد نمل یو وادي وا په شام کې د میګیانو کله و قتاده رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې دې کله کوفه ته رادن نشو قتاده رحمت الله علیه نو خلق وتراغون شو دو ته ویل چې تاسو څه خوښوي نو تاسو زمانه دا غینه تاسو کې نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه وخت ځوانو تاسو ته نو کو د سليمان عليه السلام د میګي په باره کې چې هغه مذکر او کوم مؤنث نو قطاده چپ شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وته چې هغه مؤنث یعنی مطلب دا دی چې نر او کوم ماده و امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وته چا مؤنث دلته کې تای تانیث راغلی نملتون نملتون بعض خلک کوي دلته کې د خځې حکومت جایز دی او دا وګور نملتون ویلي نو میګیانو کې جایز دی او بل دا چې په سارو کې او په مارغانو کې په دغه کې نسل هغه مور پسې دي او سړو کې پلار پسې دي د دې د وجې نه انسانان په ځناور باندې نشي قیاس کولی میدن کی تاسو لره دل دل کی تاسو لره سليمان عليه السلام وجنوده او لخر داغه وهم لا شرون او دی به خبرني ګوره یو میګه دی داغه سمره مزیدار عقیده ده هغه میګه دا خبره کوي چې وهم لا شرون دی به خبرني او دلته کې غټ پټ مولا دی هغه وی چې په ماکان او ما یکون باندې خبر دی او وهم لا شرون ژوندې پیغمبر دی ژوندې پیغمبر هغه د میګیانو په حال باندې نه خبر او دا مړ دی په قبر کې پروت دی وې زما بابا زما د حال خبر دی فتبسم ضاحکا فتبسم ضاحکا الله جل شاء ابن جرير رحمت الله عليه وي سليمان عليه السلام د میګي دا خبره نه وی اوریدله ها دا وت الله جل شانو وه وکړه سليمان عليه السلام یو ځلې میګي ته ویل دی میګي ته چې میګي سره نه غواړي وای نغه ته چې پرې مې ده سليمان عليه السلام ته وی چې څو قران غواړه کنه چې الله تعالی بادشاہي را کړی ده نو یو را لرزق زیات کړ بیا دغه میږي سليمان عليه السلام ته چې ماته سنسيتونه وکړه د دې میږي وته سليمان عليه السلام ته تا د پتشته د چې ستاد پلارون داوود ولې خدای شو سليمان عليه السلام ته چې نه ګور پیغمبر دی علم کمې دی ور سره سليمان عليه السلام ته چې نه چې زما پلار د داوود نوم اولې خو دې میږي وته ویل وې ځکه هغه د خپل د زړه د زخم دوا او علاج کړو او ته خبره چې تاسو سليمان ولې ویل کی نو سليمان عليه السلام مته چې نه نو دې میږي وته ویل چې تاسو سليمان سليمان ځکه ویل کیږي چې ته سالم او روغ زړه والے عقیده دې ډېره زیاته برابر ده هغه د خپل د زړه د زخم علاج کړو په هر طریقه چې د عقیده علاج د عمل علاج دا کوي بیا وته ویل چې دا هوا اول تعالی تعالی تابع کړی ده د سليمان عليه السلام ته چې ماته پته نشته ده وی چې تا تعالی الله جل شانه په دې باندې خبر درکې چې دا دنیا نه ده د دې مثال د هوا دی څنګه چې په هوا باندې اعتماد نشته دی نو دغه شان چا چې په دنیا باندې باور وکړو نو گویا کې هغه په هوا باندې باور وکړو په هوا خو ګوتو نه راځي اې دې انسان ډېر کوشش وکړي چې راټینګې کوم خو نه راځي ګوتو نه نو دنیا تم هوا وای ښا خواهش نو دا څنګه چې هوا الله تعالی تا دې کړې اندر شان دا دنیا چې دا سپکره فتبسم ضاحکا من قولها دا خندا چې دنه دا د خيارانو خلکو کار نه دا ار وخت قهقه لګول ار وخت دا د خو خلکو کار نه دي سره د انسان د مخ نور ختميږي وقال وی رب رب زم او زيني مال توفيق راکه مال انا اشكر نعمت کلتی انام تعالی صحابي نبی رسول الله ته لا تکسر الضحك ډېر مخانده وصیت ورته کو انعام تعالی چې تا نعمت کړې په ما باندې والا والدي او زما په مور پلار باندې دا چې عمل کوم زنه یک ترضاه چې ته خو کې غیلر واد خلنی برحمت کې فی عبادک الصالحین او داخل کې مال را پر رحمت بل سره فی عبادک الصالحین په بندګان استا کې چې نه کان دي او بل خندا ظلم لري وتفقد الطير او حاضری واغسته د مارغان نن سبا کته وګوري اکثر ترين خلک هغه که په موبایل کې هم وګوري نو ګرځي چې چرته د خندا څه شي هغه زه وګورم زه ورته وخاندم که ټول ورځې خاندي په خندا نه ستړي کېږي وتفقد طیرو او حاضری واغسته د مارغانو فقال وی مالیا لا ارى الهدهد څه شي ویلي چې نه وینم زه ملا چرګک ملا چرګک به تاسو پیژنې که نه داسې خړه غونه کې مرغۍ او په سر باندې تاجي طالب جان روک شوی دی چرته تللی دی او د وخت شو ام کان من الغائبین یاد دې د غائبونه لو عذبنو عذابا شدیدا سزا ورکول شي ښا استاد سزا ورکول شي لو عذبنو خامخا سزا ورکم د لره عذابا شدیدا سزا سخته او لا اذبحنه یا به الال کم د لره زو او لا یاتین یسنه چې څوک د دینه دلیل نسی شاګرد لالو لم شي ګوره به صرف سزا ورکه یا بالال کمزه دلره ورشه او ليأتيني بسلطان مبين او ليأتيني بسلطان مبين خامخا راړي به ما ته دلیل ښکار دی به ما ته دلیل وای یا د غیر حاضر د غیر حاضر سزا به ته ملاويږي غیر حاضری مکه وای په درس کې هم کسه غیر بعید نو بس ایثار شو لګ وخو یو دا معنی ده یا فمکسه غیر بعید وخت تیر کو بعید لګ یا درنګ تیر کو غیر بعید لګ فقال وی وی سليمان عليه السلام تخا کله کله طالب د استاد نه تیز شي نو وی وی احط بما لم تحد به وجئتك من سبين بلبين يقين زپوشم بما لم تحد به فاغس چې حاته نه کړی تا پاغي باندې تا په خپل علم کې خبر نه راګیر کړي دینه دا معلومیږي چې سليمان عليه السلام هغه په غیب نه پوهېدو هدهد ورته وایي هغه هدهد دی وړوکې غونه کې مارغه دی هغه دا عقیده ده چې سلیمان علیه السلام په غیب نه پوهېږي او غټ پټ مولا دی د هغه عقیده متزلزله ده ځان ته وایي دیوبند دی او عقیده متزلزله ده بریلی هم نه دی عقیده کې لږ داسې ګډوډوالی دی دا وګوره دی دا نه مني دا نه مني او دک عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په اعمال باندې خبر دی او په نبی علیہ السلام زموږ اعمال پیش کیږي نو سليمان عليه السلام ژوندې دی پیغمبر دی پیغمبر دی سليمان عليه السلام پیغمبر دی او د خپل امت د حال لا خبر نه دی او لا ازبه نو یا بخامخه احط بما لم ته طالب وتوي وزه چې په کوم خبره پوي مستاجي پاغه تنه پوا وجه تو کوم من سبعين بن ابي يقين او راتل کړي ما تا ته سبا خار نه بن ابي يقين په خبر يقيني سره پکار دا دي چې طالب د بهر خبر استاد ته کې چې بار غره حالات داسې دي په دې خبره به خبره کې انی وجدت امراه تملکهم یقینا ما پیدا کړه یو زنانا تملکهم چې بادشاہي کوله د هغه ووتیت ورکړې شو هغه ته من کل شي د هر یو شي نه ضروری بلقیس وتوخه ولها او د دې د پاره عرش عظیم عرش لوی لوی تخو ولا الله ولا تخم لوی ورکړ دا عرش عظیم ذکر چې تعجب یو کنه چې څومره عرش لوی مطلب دا حکومت لوی او تعجب په دې مو کو چې وګوره استادی خزي په حکومت کو په دومره سره باندې خزي حکومت کو وجدتها وقومها یسجدون للشمس هدهد په دې باندې پوه دی چې د خزي حکومت ناروا دی او غټ پټ مولا په دې باندې نه پوه چې د خزي حکومت ناروا دی ورپسې تابع رواني وجدتها وقومها یسجدون للشمس دی هغه هغه د هغې پسې روان دی او دا نور چې دی نه دی بیا په مولا پسې روان دی نو اصل کې خلق د اصل امام پسې رواني کنه دا رستو غاسي سړی الله اکبر وی خلق د په وینا کته برکی بل امام مخ کی وزین لهم شیخا ومن دل ماده لرا او قوم د دی لرا یسجدون للشمس چې سجده کول له شمس نور تامین دون الله الا ود الله نو زین لهم الشیطان معلوم او خسته کړل دی ته شیطان بد عمل نه دی فسد مان السبیل نو باندې کړل دی د سم لار نه فهم لا يهتدون پس دی هغه لار نشي پیدا کولی الله یسجدو لله ولې دې سجده نه کې الله غزا ته یخرج الخبا فی السماوات او د هدر علی کېدل دې سليمان علی السلام د توحید مسله بیانې ښا خپل استاد ته توحید مسله دا ګور عجیب خبر استاد الله یسجدو لله ولې دې سجده نه کې الله غزا لا تا یخرج الخبا فی السماوات چرا راو باسی پټ سیزونه فی السماوات پاسمانونو کې ولور دې پزمکه کې دا پټ سيزونه څوک راوباسي دا الله جل شانو راوباسي د علم غیب اثبات وکړو الله جل شانو له حدود په دې باندې پوه دی چې عالم الغیب الله دی غټ پټ بریلې مولا هغه په دې باندې نه پوهیږي چې عالم الغیب الله دی هغه وی عالم الغیب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دا غټ پټ انسان په دې باندې نه پوهیږي چې دې ګرځي او چې د کمیس نه رااله معلوم کا او تعویز رااله معلوم کا دی په دې نه پوهیږي چې دا پټ سيزونه الله ته معلوم دي وال والارض او زمکا وال یخرج الخبر او بعضی پټ سيزونه په سماوات پاس چې پاسمانو کې دی والارض په زمکو کې دی علم ما تخفون او ما تعلنون او په دې پاغه چې پټوي تاسو هغه چې ښکارا کوي تاسو الله لا اله الا هو رب العرش العظیم او الله چې دې نشته دې بلا جت روا مګر دا یو الله دې هو رب العرش العظیم او دا الله جل شانو رب د عرش دې لوی او دا الله جل شانو رب د عرش دې لوی ګور الله جل شانو دا د دې د وجه نه وي چې مخکې ویلي چې ولها عرش العظیم د بلقیس عرش ته خدای الله عرش ډیر لوی دی قال سننظر صدقتا ام كنت من الكاذبين زبتا معلوم کوم کړ چې ته دروغجن کې رښتینه وویل سلیمان علیه السلام زر دی چې موږ به وګورو چې ته رښتیا وای ان كنت من الكاذبین که ته دا دروغجن نه او زه د رښتیا او دروغ هم په د باندې معلومه د کشان دی ښا دی ته وای ماهر اذهب بکتابی یو سره د اخذ زما فالقه الیهم پس غرزو د عدی تاسو متولا ثم تولى عنهم بیا په اړخ شر عنهم د دینه فنظر وګوره ما ذا يرجعون وګوره د دینه چې څه جواب را ګرځي دی تا ته ما د چا اوریدلی دی دا هود هود چې کوم ځای ته دا خط وړو الته د غلال دا خو تفسیرونو کې دا خبره ده یو دا بل ما بیا د بل چا نه اوریدل اولنې خبره ده تفسیرونو کې چې دا وې دا هود هود چې الته کې لاړ نو هغه ځان پسې ټول ورونه بند کړو بلقیس او دې په روشندانونو لاړ الته کې ورته خط په د پاسه ورکې خو چار پاسه د خط په د پاسه پروت دی دا کومه غاړه د خطر راغله حیران شو تالی دی دغه ته د دې ځایونو ته ټول ته تالی دی هغه بزان په ورونه ټول بندول الته کې خپل ځای کې به خوب کو آرام به کو او خيار و خپل ځان ساتو زنانو لم په کار دي چې خپل ځان ساتي بادشاہیم کولا خو ځانم ساتو واده نه وکړي او خيار زنانو زنانو لم په کار چې ویخ ژوند تیرې او خيار ژوند تیرې چې الته کې لاړه او دا خط وکړو نو را پاسې ده او رااله خپل وزیرانو سره مشوره وکړه او تاسو به وګورئ مشوره ما او خيارتیا به وګورئ چې څومره خيار و او ما چې د چانه خبره اورېدلې ده ناغي وی اوسم الته کې کوم ځای کې ملک سبا الته کې اوسم هغه اون چې دنو الته کې خواږه هدهد ناسي ودو دلته کې موجود دي دا هغه نسل د روان دی د موحدینو یو نسل دی د موحدینو نسل الله جل شانو نه ختمي الله کامیاب ساتي د توحید مسلو کا د دین کارو کا الله به تعالی نه خواري ها الله یسجد لله الذي يخرج الخبر قال سننظر دغه مې کریم مهر والا په کوم خط به چې مهر لګېدل هغه به بادشاهانو کتو چې په کوم خط به مهر نو هغه به بادشاهانو کتو خط کې سری مختصر خط مختصر خبره کوا انه من سليمان یقینا دا خط دا د سليمان عليه السلام د طرفه نه او مضمون څه دی وانه بسم الله الرحمن الرحيم دا خبره به ناشنا و دی باندې خبره ناشنا لګېدلې و او یقینا مدد غختل په نوم د الله دی چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی الله تعالی علیا واتونی مسلمین دا چې لویونه کوي زما په مقابله باندې او راشي ما ته تابعداري کوونکی دا وته نه دی ویل چې دا څه بدر سره کوم دا څه هغه ته بیا رسو وي اوس وته وي چې مسلمانان چې لاند وته وي قالت یا ایو الملو افتونی فی امری اول دې زنانا اېډلې د مشرانو بلقیس افتونی فی امری جواب را کی مال را یو دا معنا یا افتونی فی امری سلام مشوره را کی ما تا فی امری په کار د کار په بار د کار زما کې تدبیر زما کې ما كنت قاطعتا او نه مز چرې هم فیصله کوونکي امر دی او کار حتا تشدون در دې پورې چې تاسو حاضر شئ ماتا قالو ندی اولو قوت اولو باسن شدید بس بوجی کار خدای ریډیم جنگ ته اولو قوتین منګه بادشاہ جی هغه سوچ کی وزیر سوچ کی او بوجی وی بس جنگ ته ریډیم اولو قوتین منګه خاوندان د طاقت یو اولو باسن شدید او خاوندان د جنگ سخی ول امر الیکی او اختیار سپارل شوی تا د فنزوری پس ګورم آزاد امرین ته حکم کې هر کله چې راغلل دی سليمان عليه السلام خواته قال ان سليمان عليه السلام ته تمدونني بمال تاسو امداد کوي زما بمال په مال سره فما اتاني الله خير خير مما اتاكم او هغه چې درکړې تاسو ته الله تعالی نو هغه غور دی دا هغه چې درکړې تاسو ته بل انتم به هدیتکم تفرحون یقینا تاسو به هدیتکم پړاله خپل باندې تفرحون لوی کوم کیږي یو دا معنی شو یا بهدیتکم په ډالای تاسو باندې په ډالای خپل باندې بهدیتکم خوشاله تاسو ارجع الیهم زی کله چې سليمان عليه السلام قال رال د سليمان عليه السلام د سرو زرو د سپینو زرو یو تفسیر دا لیکلی خختونه فرش جوړ ګو داغه د پاسه اسونه او ساروی ودرو چې خشنه دی کوي ا دې ول سرو سپین نه وړو سليمان عليه السلام ته چې غي دا آلات او قتل دا خوري راجيبه حال دی سره هغه دی واپس وځي د خپل کډي کوډي مزان سروالي واپس ځي تفصیل په ګډه لري ارجی لیم څنګه رااله څنګه لاړ ارجی لیم بس واپس شې دي تفلنات ینم بجنود الله قبل لهم یقینا موږ براول تاسو صدا سے لخ کرے لا قبل لهم چې نو وي طاقت د مقابله دی لره بها د هغه پیریان بر پسې درول ولا نخرجن فرشتي بر پسې درول ولا نخرجن منها ذلن نو ویل سليمان عليه السلام اے مشران وزیران ايکم ياتيني بعرشها کم یو را بوړي ماته بعرشها تخت دي من قبل ان ياتوني مسلمين مخکې د دینه چې را بشي دی دی ماته تابعدار قال افریت من الجن او هل یو طاقتور د پیریانو افریت زیو جمعه تمرګر خواته تلم انته کې بابا د طالبان ویډیو تنګو هغه چې کله راغی نایب افریت راغی خامخا د جماعتونو کې یو وي هغه د طالبان هم څنګه او د جماعتونو کې یو داسې چې هغه یو نی د مولا ته خو بیا ډېر وي طالب ته طالبان ته یو دوه کسان او مولا ته بیا نیم سب چین هغه مولا ته خلاف وي افریت وا افریت من الجن دلته تو ډېری کې زما په خیال راغ یو طاقتور د پیریانو نه من الجن د پیریانو نه وویل یو طاقتور د پیریانو ده انا آتی که بیه افرید سرکش تم وی انا آتی که بیه خامخا زچم نو را بولم زه تعالی قبل ان تقوم من مقامک مخکې د دینه چې پاسه ته د خپل ځای نه ویني علیه لقوی امین یقینا خامخا په دې باندې زه طاقت لرونکې هم امین امانت دارم تابعدار پیریان دی ته وایي ښا چې د بلقیس عرش د التن راړي تخ او دلته کې سليمان عليه السلام خو دې راړي او دی وایي مال دا او کړه مال دا وایي ته تعالی دی وایي چې ته کې د امریکای د بانک نه لګي ډالر راړي چې پته ولګي الته نه راړي دلته کې د لاس راړي قال الذي عنده علم من الكتاب مخکې د دینا چې واپس بشي تا ته طرف کا نظر تا فلما راه قصر کله چې ولیدل سليمان عليه السلام دې تخل را مستقرا عنده چې ولاړو د مستقرا عنده چې ولاړو عنده د دې سليمان عليه السلام سره یا دغه ځای کې ولاړو د خپل ځان سره خپل ځان سره ولاړو او تخې چوکته موجود قال هذا من فضل ربي والسلام عليه السلام دا فضل د رب زمانه دی ليبلوني د دې وجنه وې دا د سليمان عليه السلام معجزه و ليبلوني خدا دې خلکو ته ولې وې د خلکو ته ځکه وې چې اول دې معلوم کړي چې دې څه کولای شي او بیا وته خپل معجزه وکړه د لپاره چې امتحانو کې فما باندې اشکر چې د شکر باسه ما مغفر یا زنا شکر کوم من شکر چا چې شکر باسه فین ما یشکر لنفسي یقینا د شکر باسي د پاره د فائدې ځان خپل ومن کفر چا چې کفر کو فین ربي غنی کریم یقینا رب زما به پروا دې استایل عزت والده قال نکروا لها عرشها ویل سليمان عليه السلام ناشنا کې دي لره ارشحات تخد دي هغه خدای ته روان شي و ډیر راځي پکې لګې دي پیدل سفر اجازهونه بسونه خونه ارشحات تخد دي نن زرو چې موږ وګورو اتحت دي چې دا کوهيږي ام تکونا یاد دا من الذين دا کسان لا يهتدون چې نه کوي دا وتم سليمان عليه السلام دې تخپل دا طاقت خو فلما جاء قيل اها كذا عرش کې کله چې دارا لبس راتلا سفر کولی او کله چې دارا له نو ویل شو دي ته اها كذا عرش عرش کې ايدا سره تخت دسته تخت قال نوې کانه هو گویا کې دا هغه دی یاره دا خو بیخي هغه شان دی سایز ته چې وګوره د ماډل ته چې وګوره تقریبا هغه شان ته جوړیږي خو لږ بدل دی او تین العلم من قبلها او راکړې شو موږ ته علم ستا د نبوت مخکې د دې نخې نه وکنا مسلمین او شومږه تابعدار بس موږ مسلمانان یو وصدها ما کان تعبدو او بند کړ دی له سليمان عليه السلام دا غل چې عبادت کوم من دون الله ما سوا د الله انها كانت من قوم كافرين یقینا ودا د قوم کافرانو مسلمان کړ قیل له حد خل الصرح ویل دې ته چې دنه شبنګلې تا فلما رأته حسبته لجتا کله چې دا د کله چې دی اولی د اغه لره د ګمان په یو کو لجتن د جوور وبو دا سليمان عليه السلام د شیشو نه جوړ کړی و شیشه څنګه وا شیشه په دوه قسمه ده یو دا اوس پنه نه ده دا اوس پنه چې خص پا خبه سپاکړه سپاکړه سپاکړه دا اوس پنه نو دې کې به انسان ته ځان ښکارې ده لکه دا سټیل چې څنګه دی نو سټیل نو خلک کوی کې خلک به کې چرته دا شیشه راغی کې په خوا دغه شان دي شیشه وي دا چې د عام شیشه دا کمې وي دا موجوده چې کمې دي نو دغه اچته شاز او نادر به یا به یا دغه شیشه او یا سم دغه شیشه دا موجوده شیشه چې کومه ده د دې شیشو له سليمان عليه السلام بنگله جوړه کړو چې دا ورته وردن شندې وي کې چرته دا وبدي نو چې ورله هغه کې د کې دې شي لاندې وبو تیر شي د وبو د پاسه جوړه کړي و نو دې وې کدا وبو دي نو خپل پنسي اوچته کړي بعضي بیماران دلته کې ادا وې چې سليمان عليه السلام مې چګيني د دې پاندو وخت دی او دا غلط خبرې دي دا پیغمبر علی السلام په باره کې دا خبرې کول دا ناروا او حرام دي ناجایز دي بلکې سړی ته کوپر ترسي غاړه خدا اخلاص کوم زه بندگی کوم زه سره د سليمان عليه السلام نه رب د مخلوقات ته الله ته چې رب د مخلوقات دی ولقد ارسلنا الى ثمود قوم صالحا Wow. قال طائركم عند الله اولی سزا د بد فعلای تاسو عند الله اذا الله سره دا بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو یو قوم تفتنون چې امتحان بدر باندې کی وکانه فی المدینه تسعه رهت او په خار کې تسعه رهت نه کسان بدمعشان یفسدون چې فساد به کفر او د قسمت کې ولا یصلحون او اسلام نه کوله قالو اول دی تقاسمو بالله قسمونو کوي په الله باندې دا بدمعشانو لنبیتنه خامخا مونږ به د شپې حمله کو په د باندې او اهله او په اهل د باندې ثم لنقولن لوليه ما شهدنا بیا به وایو مونږه له اهله او پرې بو کدی چل جوړ کدی مکرن چل و مکرنا مکرن او تدبیر کومه تدبیر کله چې د کافرو د مکر په مقابله کې د الله جل شانو مکر راشي نو دا غینه مطلب تدبیری وهم لا شعورون او دین پویدل فانظر وګوره کیف کان عاقبت مکرهم سرنګ شانجام د فریب د دی ولوط او لوط علیہ السلام قال لقومه کله چې ویل قوم خپل ته واقع د لوط علیہ السلام ذکر کړي او سلامتیا کې الله جل شانه ته لوط علیہ السلام مختار بچ کړه الله دې ولوط لوط علیہ السلام اس قال لقومی کله چې ویل قوم خپل تا تون الفاحشه وانتم تبصرون اي راضي تاسو به حیا او تاسو خو پويږي انکم لتاتون الرجال شهوتا من دون النساء په ګنده مرض باندې اختشیو د بدوی په مرض اختشیو یقینا تاسو راتل کوي نارینو تا شهوتن په شهوت سره من دون النساء علاوه د زنانو نه مطلب دا دی غیر فطرتی لاره چې کوم کار الله جل شانو د دې لپاره نو جوړ کړي نه دی هغه باندې اخته کېدل بل انتم قوم تجهلون بلکې تاسو یو قوم جاهلان نه پوهیږي فما کان جواب قومه نو جواب د قوم ده ځکه د ملامت سړي به څه خبرې نور قومونو بیا هم پیغمبرانو ته جواب کړی دی مشرکان بیا هم سنا ته جواب ځان له جوړ کړ جواب نو خو بس سنا ته جواب به جوړ کړ خود دو د قوم هیڅ قسم داسې دلیل نه دی په داسې ګنده عمل باندې اختو چې هغه مظلوم بدګانو هغه که د ماشوم نه دم تپوس کړو هغه بدګانو فما كان جواب قوم الا قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وې دا کار دومره د فطرت نه خلاف کو قران کې نه راغلی نو زما دا ذهن تم نه کوزي دا په قران کې راغلی چې دا سه خلق تیر شوی دی غیب دا کار کو فما کان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم نو جواب د قوم دنو مگر دا خبره چې اندازه کړی و موږ دې لرا من الغابرین د باقی پات کیدونکو نه په عذاب کې وامطرنا علیهم مطرا او باران کوم غ په دې باندې باران ناشنا فسا مطر المنذرین مطرن یعنی یو باران به موږ کو د کانو او ناشنا باران هم په کو فسا مطر المنذرین او ډیر ناکارو باران دی رول شو وقل الحمد لله والحمد لله الله جل شانه لره وسلام على عباده الذين اصطفى او سلام دی سلامتیا دی د افتونو عذابونو نه علا عباده الذين اصطفى ببنيان زمونږه هغه چې غوړه کړی شوی دی الله خير اما يشركون اي الله غوړه دی د پاره د عبادت د اولوهیت اما یشرکون یا هغه چې دی شرکی د الله سره دا نه چې دا فیصله وکړي چې الله خره کړي خري نه نه دا فیصله وکړه چې دا دی عبادت کوي نو دی دی وای چې دا دا الہ د دی دا د عبادت د پاره غوړه دی او کدی چې الله سره شریک هغه غوړه دی د عبادت د پاره دا خو دی منل چې الله جل شانو زموږ د خدایانو نه اوچت دی خو فیصله وای دا کو چې خالص د عبادت د پاره تاسو غوړه کوي الله غوړه کوي امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء د دلایل د دلایل اعترافي وي د مشرک نه تاسو کا تاسو نه تنو کا چې تعالی جواب څنګه درکې لاول ته دا د پوسو کز مکا اسمان چا پیدا کړی دی د برنه باران چا راورول دی زموږ شیخ ته وای وی بابا کې نو ځان سره بابا ته وایا طيب شیخ ته وی بابا نه ته پوسو کا بابا اسمان چا پیدا کړی دی زمکه چا پیدا کړی دا د برنه باران څوک راوري دا زرغونې څوک کوي دا باغچې څوک راوچته آیا دا خټکی باباګانو را زرغون کړي که الله را زرغون کړي دي دا الله سره داسې بل څوک شته دی یا دا ځمکه چا ټینګ کړی دا پدې کې دا نهرونه دا وړوکې نهر او زوړ نهر او نوې نهر دا چا روان کړي دي او پدې ځمکه کې دا غرونه دا چا پیدا کړی دي دا لوی لوی سمندر دا چا پیدا کړی دي او په سمندر کې بیا پردا یو طرف ته خړې او بروانې دي بل طرف ته شنې او بروانې دا ټک سین له بوزا دا ټک پول باندې چلار شي یو طرف ته یو شان دی او بروانې دي بل طرف ته بل شان دی او بروانې دي دا پرده چې پکې مقرر شوی دا چا کړی دا د عجز او د پریشان دوا سو کوری تکلیف سوک لري کوي او تا پلار بوتل د دنیا نه ته رسو پاتې کړي ته چا پیدا کړي پتیارو کې د تلار سوخی مصیبتونو تکلیفونو کې د تلار سوخ سمي په دریاب کې لار سوخ سمي دا هواګانې چې را چلیږي دا یخ یخ دا سوخ چلی چا دا مخلوق پاول ځل باندې پیدا کړ دی او څوک بداو دوباره را ژوندې کوي څه دلیل در سره شته بابا بل اجت روا دا سشته دی دی دا ټول دلایل ته پوست نه وکا چې څوک شته دا سې چې هغه کارو کې الہ ما الله هر پیرې تو تو آئے الہ ما الله بل څوک دا سشته دی الہ ما الله بل څوک دا سشته دی دا ټول کارونه چې ذکر شو نو الہ ما الله ایلو ځوان دا کول شي او یا ذات بهجت باغونه خاوند تازګای ما کان لکم ان تنبتو شجرها نشتر طاقت تاسو لره چې را زرغون کې تاسو نه لرا الہ مع الله اشتر بل زرغونون کې مع الله د الله سره بل هم قوم یعدلون بلکې دې دی یو قوم چې اوړي د حق نه یا هغه ذات چې قبلې سوال د پریشانا کله چې دی راو بلی یجیب المستر عجز دی پریشان دی الله ته وی چې یا الله ماخ کا یا الله زما دا حاجت دا پورا کا و یکشف السوء او لری کې تکلیف و یجعلکم خلا و یجعلکم خلفاء الارض او ګرځي تاسو لرا رست پاتې کیدون کې د زمکه یا خلفاء الارض خاوندان د تصرف چې تاسو کارونه کوي مشران لاړ الہم الله آیشته دې اختیارمند د الله سره بل څوک قلیلا ما تذکرون دې لک تاسو نصیحت قبل وای اما يهديكم في ظلمات البر والبحر یا یا هغه ذات چې خودنه کوي تاسو ته په تیارو لار خي تاسو ته خودنه کوي تاسو ته فی ظلمات البر په تیارو د اوچ کې ول بحر په دریاب کې د اوچ تیارې څه شي دي بیمارای دي تکلیفونه دي یو قسم بل قسم عذابونه دي یا شپه دا پشپا کې روانه و مې يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته او په دریاب کې و مې يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته او هغه ذات چې رالیږي هواګانی زیری مخکې دراتلو د باران الہم الله اشتد بل الہ سره د الله نه اشتد بل پریاد رس سره د الله نه دا پریاد اوریدون کې څوک دی اما یجیب المستر اذا دعوه ولی ته د بل په دربار باندې پروت انت کیږي تعالی عما یشرکون چت الله جل شانو دا غنه چې دی ورته شریک کوي اما یبدا الخلق او شیخ صاحب دا خبرم کې ذهن نه مت وی ورته وایا چې بابا راځه اچا شل نه کړ چې ما ته شل ګو نه شل می سي پاره نه وته بیا شروع وکړه اما اما خلق السماوات والارض اما يبدا الخلق ثم يعيده یا هغه ذات چې په اول ځل پیدا کوي مخلوق لرا ثم يعيده او بیا دوباره راځوندې کوي و مې يرزقكم من السماء والارض او سوک رزق درکې تاسو ته یا او هغه ذات چې رزق و مې يرزقكم مطلب بدا شي شکا او هغه ذات چې رزق درکې تاسو لرا من السماء الى اسمان والارض رزقنا اي راهم الله اشتري بل روزي ورکون کې د الله سره نه پويږي هغه څوک چې پاس مانونو کې د پزمو کې دی په پټو باندې الا الله ما سوا د الله نه و ما شعورون او دې ته دا پته نشته ایان مبعثون چې کله به دوباره راځوندې کول شي بل دارک علمهم بالاخره بلکې باندې علم د دې په بار د آخرت کې بل هم فی شک منها بلکې دې په شک کې د آخرت نه بل هم منها عمون بلکې دې د آخرت نه راځي وقال الذين كفروا اس د کافرانو اعتراض د دې خبرې منګه سره پلارانو زمونږ سره من قبل مخکې دینا ان هاذا الا ساطیر الاولین ندی دا مگر کسی د پخوانو قلوای پیغمبر علی السلام دا وی پخوابم خلکو دا خبرې کولې چې خلک براجون دي کیږي اوس هم دی وی قلوای پیغمبر علی السلام سیرو ګرځي فلور دې پزمکه کې پنځورو ګورې کې فکان عاقبت المجرمین سرنګ ش انجام د مجرمانو ولا تحزن علیهم مغمجن کیږي په دې باندې ولا تکن فی ضیق مما یمکرون او مکیږي ته په تنگسیا کې داغه نه چې دې پرې ګونه جوړي او یقولون وایدی متا هاذا الوعد کله به دا وعده ان کنتم صادقین کې چرته یې تاسو رښتینی خپل وای پیغمبر علی السلام عسا زر دی ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون چې شي به در پسې تاسو پسې بازه هغه عذاب چې تاسو تاسو په تلوار باندې غواړي یو مان داسې شو زمو مان قل عسى ان يكون ردف لكم اوایا نږدې ده چې راو برسیږي تاسو ته بازه هغه عذاب چې تاسو په تلوار باندې غواړي او نشته دی هیڅ پټ شي په سماع په اسمان کې ول ارض او پزمو کې کې الا فی کتاب مبین مگر په کتاب د الله کې دی مبین ښکارا او زمو معنا وما من غائبه نشته دی هیڅ یو خاصلت یو معمولی خبره چې پټي په اسمان زمو کې الله دې پوه دی ان هاذ القران يقص على بني اسرائيل یقینا دا قران کریم بیانې په بنی اسرائیل باندې اکثر الذي هم فی یختلفون اکثر هغه مسلې چې په هغه کې اختلاف کو وینه له هدى ورحمت للمؤمنین یقینا دا قران کریم هدایت او رحمت ته د پاره د مؤمنانو ان ربک یقضی بینهم بحکمه یقینا رب تا خامخا فیصله وکړي په میز د دې کې بحکمه څنګه چې مړی ناوري داسې دا کافران ناوري د دې غبي اوري نو انک لا تسمع الموتى یقینا تنشي اورول مړو لرا مړو تا ولا تسمع الصم دعاء او نشي اورول کانو ته आवाज چې کول ناوري تاورول نشي کوله مگر هغه چاته چې ایمان راړي پایاتونو زمونږه ویلي مؤمن منون کې هغه خلک بس تا خبر واوري د نور په غوګونو کې اسی بوجي ور کړی دي واذا وقال قول عليهم او کله چې پوره شي په سره د عذاب په دی باندې اخرجنا لهم دا بتم من الارض تكلمهم را و باسمګه دی لره یو زناور د زمکه نه چې خبرې وکړي دی سره تکلمهم امام رازی رحمت الله علیه وی وای په دې باندې اجمالی ایمان واجب دی بس دابه دا څنګه دابه دا حدیث کې خرازی چې دا دابه براوزی یو زناور دی د سليمان عليه السلام غتمه به ور سره د موسی عليه السلام امسا به ور سره د مؤمن مخلب امسا وړي د مؤمن مخبر خانه کی او د کافر په مخ باندې به مهر لګي په پوز باندې به مهر لګي د مؤمن مخ به رڼا کوي او د کافر په پوزه باندې به مهر لګېدلې نو چې کله په درستخان باندې راجم شي نو خلک به داسې یو بل پیژني دا به قیامت ته نږدې ښه بیا د دې نه بعد به ایمان فایده نه ورکړي نو وی اے مؤمنه دغه څه شی راکه هغه به ته چې اے کافر دغه څه شی راکه دومره به لکه دا کافران مو مکمل واضح شي اما دا کنتم تعملون دا څوک چې په خبره کې تاسو نه کو آیاتونو باندې پويږي اما دا کنتم تعملون یا د سشي تاسو عمل کو یو دا معنا دیمه معنا کم یو خیر عمل دی چې هغه تاسو کو کم یو داسې د خیر کار چې هغه تاسو کو تاسو شرارت کارونه بم کول یا اما دا کنتم بلکې نور هم کم کم عملونه تاسو کول یو خو تاسو دغه عمل کو چې نسبت د دروغ به میاتونو نسته کو او نور نور عملونه به تاسو کول خراب خراب عملونه به تاسو کول او قال قول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون او واقع بشری باندې وینا عليهم په دی باندې بما ظلموا په سبب دا چې دی ظلم کړو فهم لا ينطقون دی خبرې نشي کولې فیصله د عذاب خو قال قولنا مراد و یوم ينفخ فی الصور فاغرز باندې چې پوک بو ول شي پښ پیلایږي ففزع اولنه شي پیلایخه پریشان بشي او بیرږي من فی السماوات و من فی الارض هغه څوک چې پزمکه کیږي هغه څوک چې هغه څوک چې پاسمانونو کې د پزمکو کیږي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې غواړي الله دا غي بچ کولو د جنت حوري او علمان هغه بچي ښا یا حملت العرش پرشتي هغه به الله بچ کی وکل اتوه داخرین او دا ټول چې دی راضی به الله ته حاجزی کوون کې وترل ارض وترل جبال او ویني به تیر غرونو لا تحسبها جامدتن تب ګمان کې پاغي باندې دخل کو فزای ولا وهي تمر مر صحاب او حال دا چې دا رواني په شان د روانې دلو د وریځي سن الله دا غرونه دي څومره غټي دي او دا چې وخت براشي چې دا به داسې د هوا په شان دی الوزي د وریځو په شان دی سن الله الذي اتقن كل شيء وګورئ جوړخ د الله هغه ذات ته اتقن كل شيء چې مضبوط کړي دی هر یو شی او یا سن الله دا کار د الله هغه ذات چې مضبوط کړي دی هر یو شی انه خبير بما تفعلون یقینا د الله خبردار دی په هغه چې تاسو کوئ من جاء بالحسنه فله خير منها او دی من فزعین دی به د غټی یارینا یوم ایزین په دغه ورځ باندې امینون په امن باندې ومن جاء بالسیئات او چا جرات له کول په بدای سره په کو پرو شرک سره فکبت وجوههم فی النار د نسکور به اوغرزو لشي دی لرا په مخونو د دی فی النار په اور کې دی ته ویل شي هل تزون الا ما کنتم تعملون آیا بدل نشي در کوله تاسو ته په هغه څه چې تاسو عمل کو په دنیا کې انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء یقینا حکم شوی د ماته چې عبادت کوم د رب د دې کلی هغه ذات چې عزت ورکړي دی دې کلی ته وله كل شيء دی الله له اختیار د هر یو شی دی کله کوم یو مراد ده مکه مراد ده و عمر ته ما ته حکم شوی دی ان اكون من المسلمین چې شم زه تابعدارای کوونکو نه او ان اتلو القرآن او دا چې بیانوم به زه قرآن وان اتلو القرآن ما ته د دې خبرې حکم شوی دی چې وام به زه قرآن او تلاوت به د دې قرآن کریم کوم فهم فمن اهتدا پس څوک چې په هدایت شو نو معلومه شو چې څوک د قران کریم تلاوت کوي قران کریم دې په هدایت کی او چې پوهی کنه چې پوه پینې نه څنګه په هدایت شي فمن اهتدى چا چې ځان پوه کو په قران باندې فینما یهتدی لنفسه یقینا د هدایت کیږي دتا لنفسه د پاره د پایدې د خپل ځان یا فمن اهتدا څوک چې په هدایت شو یقینا هغه په هدایت کیږي د پاره د فائدې د خپل ځان د خپل معنی ده د مخکنه معنی ده حاصل ده ومن ضل او څوک چې گمراه شو فقل وا انما انا من المنذرين یقینا زم دې يرون کنا وقل الحمد لله وایا حمد لله الله جل شانو هغه ذات لرا وقل الحمد لله سيريكم آياته زرد چې خي تاسو آياته یو کم پنځوستم نمبر دی پس د سورۃ النمل نه سورۃ النمل نه پس نزول کوم دی په ترتیب کوم دی دته سورۃ موسی ویل شي سورۃ موسی د موسی علی السلام واقعه په ذکر ده ربط د مخ کی سوراتونو سره سورۃ فرقان د سورۃ النمل پورې مسله دا ذکر شو چې برکت اچون کې الله جل شانه دی اوس تهذیز او تیزی ورکی واقع د موسی علی السلام سره تکړه شه د توحید مسله بیان کو ګور موسی علی السلام څنګه سخت کې د توحید مسله بیان کړی دا داوه د صورت تسلی ده د پاره د نبی علی السلام او د مؤمنانو د پاره او د داعی د پاره واقع د موسی علی السلام چې سخت برداشت کړی موسی علی السلام لوی کړي او پلار دې پزما کې کې وجاله اهلا او جو کړي اهلا اوسیدن کې دې شیان ډلې ډلې یستضعفو کمزوري کول به طائفه منهم یو ډلې دې اینا یو ډله به کمزور کړه بل به زور اور کړه زور اور کړه سیاست به کو عزت به هم ناس ام علالول به زامن د دی وستحین ساهم او ژوندای به پر خودي زنانه د دی په وطن کې به داسې چلو کو چې دا یو به زور ور کړ یو به کمزور کړ د دې کو به په یو بل باندې اخته کړل دې به په یو بل اخته کړل خپل بادشاہي به کوله دا د ترغون سیاست ته وي دو کو لړاو حکومت کرو ويستحي نساهم او به حیا کول به زنانه د دې یا ژوندای به پر خودي زنانه د دې دواړه خبرې پکې راځي انه کان من المفسدين یقینا او یا ونو مکنا مانت دام راځي چې طاقت ورکوم غدې ته پزم کې واحین الى موسی وه کوم غم الى ام موسی مور د موسی علی السلام ته د موسی علی السلام د پیدایش نه خبره شروع شو الله پاک چې کله غواړي نو د سمندر نه روچت کی د فرعون په کور کې داغه تربیت کی او بیا بل ملک ته بوزي د بل ملک ته بیا راولي او د هغه ملک بادشاہت په هغه باندې اړان کی دا د موسی علی السلام د کیسې واقع د واقع خلاصه و موسی علی السلام چې پیدا شو مور ته الله جل شانو وی چې دې په صندوق کې واچو پای ولا اول ورکا او بیا موړی کا موړی کا په صندوق کې ورواچو او دا دریاب چې روان دی سین چې روان دی سین ته ورغورځو او یریګم او غمجن کیګم د د پمړېدل هم یریګا او د د په جدای باندې هم غمجن کی او دا د داول سمندر ته ورزول وجه سو وجه دا وجه د پرغون پولیس والا به ګرځېدل چې چر د ماشوم پیدا شي زر به حلالو خدا ته نه بچ شي موسی عليه السلام چر د ګډوډ شي وو ډیوټي په پیسې واشي وو بل خو وتلیو خو دې ته نه ګډوډ شي نو باندې زر په سند کې واچو سین ته ورغورځو بس او ما بیا دې ته دا خبرم په زړه کې اچولې و چې فرعون او د فرعون کور والا هغه به راوچتای بیا چې کله الته کلاړ د فرعون کور ته لار توشي و او په هغه لار باندې دا صندوق لا چې لار جن کو لامبل هغه ځای کې په هغه دا کې خوړ کې کپڑے مپړې به وینځلې چې سې کول د موسی عليه السلام راوچت کوي ګوته په خله کې ور کړې و خسته ماشوم دی چې ولیدو چې ویلی د نو چې والقیت علیک محبه مني الله جل شانو په موسی علی السلام یو محبت ورغورځول بس چا به لیدل موسی علی السلام باندې به مې لیدل خستاو موسی علی السلام چې کله د پیرغون خزي ولید ناغه قرۃ عین لی ولا دا به زما د سترګې خواله بشي استاد سترګې خواله بشي بچیوم نشته دی پیرغون خو انا ربکم العلا غزان بچو بنو بس نشو کوله اسی دیګیا نو بچینو نو دا به زما د سترګو یخواله شي او ستا د سترګو یخواله به شي اسی بی بی دا خبر وکړه هغه وخت هغه وخت یو استاد سترګو اخواله ویو زما دې نکی او شوم دغه شانته غرق شو او ته وجنه ما پرېګی دا د موسی علی السلام مور هغه خپو او مور وا او کله چې په دې سمندر باندې ورخلاص کو نو دې سمندر چې کله چپی والي نو الله وی وی قریب وا چې حال ښکار کړی چې आवाज کړی چې هاي موسی دا ویلې وی خو موږ د دې په ځړ باندې پټه ولګولې خور او خور ته ولوي وې دې صندوق ته داسې لری لری نه ګوره چې دې کم ځای ته ځي بس خور داسې لری لری روانه و چې کله د فرعون کور ته ورسید موسی علی السلام باندې الته کې موسی علی السلام باندې الله جل شانه د نورو خود پای حرام کړو دا د دې د وجه نه چې موسی علی السلام د قتل کولو نه بچ شي چې داونه وي چې دا زمونږ د علاقې سړی دی وګوره زمونږ د علاقې د زنانو پای اوس کړ چې چا بوله پای ورکول الله په هغه حرام کړو دا خورې و د خورې و ته وی وی داسې سنیکان غونه کې خلک دي دغه ځای کې جزان دي خو نیکان دي ځکه دي خو نیکان منل نور څه نور څه نو بادشاهانو کې دا خصلتي څه لګ ډېر چې ضرورت راشي بیا نیک سړی له منډه وي نو نیکان خلق دي او هغه به د د خیر خوا شي نه چې خورې کله دا خبره وکړه چې وهم له ناسهون حامان ویل وی دی جوړ دا جوړ ته پیژنې او ته نه نه پیژنې مې نه خو اسی هغه د بادشاه هغه داسې خلک دي چې هغه به د بادشاه خیر خوایي وکړي ښه خلک دي نو خیر د هغې له تاسو بوځي تاسو خو معلوم کوي که نه وی ګورئ بس موسی علی السلام الله جل شانو خپل مور ته واپس راوستو وخت یې رده موسی علی السلام مور بوله پای ورکول بیا بیا به بوته الته کې د پیرغون کور کې بلویدو ا تنخواه وته مقرر شي و نو چې کله موسی علی السلام ځانه ته ورسېدم الله ولا پیغمبري او علم پوهه د دین ولا الله جل شانو ورکا ډېر خيار خبرې به کولې او پیرغون چرته تا زیاده هغه ته خدا پته نه چې دا پیغمبر شي او پیرغون چې دغه خيارتیا د قتل وزیرانو قتل نوې چیرې دا سړی سره چې بادشاہت را نوالي قبضه کی حکم او علم طاقت د فیصله ولا الله ورکړ حکمت خبرې به کولې علم ولا الله جل شانو ورکړ غرمې ټیم دا چې ګرځیده را ګرځیده چکر لګو دغه وخت خو دې د بادشاہ زیو کړه د چکر لګو چکر لګو دوه کسان ولیدل دوه کسانو جګړه کوله نو یو اسرایلی و د د قوم او یو کیپدیو د پیرغون د قوم موسی علی السلام ته اسرایلی وی وی دا وګوره زه عجز سړی یم او د ما سره ظلم کوي نو د انبیاء علی السلام عادت دا دی چې انبیاء علی السلام همیشه د پاره مظلومانو سره امداد کوي بس موسی علی السلام لاړو او غلې حقیقت ته اخوا شکل یو څه ول ورته بس فقضوا علیه یغب کسنه مرګ یو جمع شي او مرشا موسی علی السلام یې د تاسو چې دا جګړه کوي خدا د شیطانه کار دی کنه دا وګوري سړی پکې مړ شو خو ګپتی کافر و چې هغه مړ شو موسی علی السلام ته دا تاسو دا کار دا ډېر د شیطانه دی بیا وی چې الله اوس را باندې پرده راولي اوس د څوکم سړی مړ شو خو غرمه بل چانو لیدلې صرف هغه سړی لیدلې و دا چې کم مړ شنو د لیدلې هم دغه مړ شابل ژوندې او اسرایلی چې کله سحر شو نو وی چې نه که سړی مړم شو خدای پاک بیا بم د خلکو د امداد نه ناوړم مزه د مجرمانو امداد بزنه کوم دا مجرم دا سړی د وجل جایز وو موسی علی السلام ګرځیدل را ګرځیدل په خار کې چکر یې لګو داسې نو دک د دغه دوه کسانو بیا جنگو او خلک ډیرو دغه وخت کې چې دغه کسو بسر چا سره به جنگو پتن لګی دا لا څنګه سره نو جګړه وا بل کسر بل کې تی سره جګړه وا د قوم د فرعون سره موسی علی السلام دې راشه دا وګرځا جس فقیر سړی مو دې ما ذلیل کوي او رسوا کوي مې وای مې موسی علی السلام چې لاړو حمله کوله په هغه باندې هغه ته ته خو سره ډېر زیات شرارتي ارزه کې شرارت جوړ کړل دی چې د موسی علی السلام اوس دا تر ته سوق مال راته د اسرایلی وي دته خدا پته نه و چې موسی علی السلام اسرایلی دی کنه د اسرایلی تر د کوی چې دا فرعون زوی دی بادشاه زوی دی اسرایلی وته وي وي پرون د سړی وجل وی نن وی ما وجنې وی خمه کوه نو بد نشته دی خلک داسې وایي نو دا خبره ښه نه ده خو خو موسی علیه السلام ورسره ښه کړو او هغه ورسره دا بد وکړ چې موسی علیه السلام یې پرده اوچته کړه موسی علیه السلام د التنه دی وی چې خدا خو د وجلې دی بس خبره خوره شو دا موسی علی السلام اوس موږ په طریقه باندې وجنو وزیران راغون شو دا وزیران دا غون شو هغه وی چې دا موسی علی السلام دې مونږ وجنو مالا دلته کې د پیرغون ذکر پکې نه راغلی ښا چې وزیران دا غون شو یو خیر خواو د موسی علی السلام مرګره نو هغه رامن لیکړي راغې موسی علی السلام ته چې خلک در پسې را غون شوی دی وجنی دي زو زخپیو باسه موسی علی السلام بس داسې مدین طرف ته مخ کو او چې یا الله د ظالمانو نه مخلاص کی او موسی علی السلام روان شو کله چې مدین ته ورسې دوه ورځې اوګه ورځې سفر کړی دوه ورځې اوګه دې دومره اوګه دې چې دا ګېړې دې ملا سره انخته ده موسی علی السلام دا پیغام پیغمبري چې الله پیغمبر نو ورکی نو مخکې نه سم داسې ویټنګي وفت وفتینا مونږ امتحانونه راوستي په تا باندې امتحانونه یو ځای کې الله جل شانو وي ففتنا کا فتونا امتحانونه هم در باندې راوستي سم امتحانونه فتونا داسې امتحانونه چې د غټ غټ غرونه وسم موسی علی السلام لا الته کې چور رسیدو مدین ته د ملک نواړي د مصر نه مدین ته الته کې ولې د شپنکی دی لګیا دی بوکې راوباسي ورړې خپل ساروی وبکی خپل ګړي بيزي یو دو جنکای دی اخوا هغه دو جنکای دی چې هغه اګړي وبوته زور کې دی هغه په شا شړی بیا هغه وبوته زور کې دی شړی موسی علی السلام ته تاسو کوي ولې هغه یې وی وته په حیا کې وته وي او دلته کې حس حتا يصدر الرعاء سکته راغلی ده مرای کې چې کله لاړې ورخلي د حیا د وجې نه وته خبره نشو کولی حیا وا پکې ډېره د پیغمبر لور او د شعیب علی السلام لور و د حیا د وجې نه وته وي خبره وته پوره نه کړه خو نیمګړې خبره وته وکړه چې مونږه دا اله رستو غړي وبکو چې د شپنکی وبکی نو موږ بیا رستو غړي وبکو چې دا غي نه صوبه پاتې شي یادا چې موږ د سړو سره یو ځای غړي نه وبکو دام بهترینه نقطه ده د دې د وجه نه د انبیاء علی السلام ورونه وي ځان ساته د سړونه او خياران ډېر زیات دي او زموږ پلار بوډا دی سپینګیره دی د دې د وجه نه موږ دا کار کوو نو دی موسی علی السلام راولګي د لاسو کسانو بوکا هغه په आवाज باندې راويستا د لاسو کسو درانه بوکا وا او دوه ورځو وګړي او وی چې یا الله که سړوړای دې مال راکړه زه هغه ته محتاج یم موسی علی السلام دغه ځای کې موجود دونه د لاندې ناشته ته التنا د لور د دغه د شعیب علی السلام لور را روانو علی استحیا په حیا باندې هغه زمانه کې لستونی خلکو ډیر چت چت کو لور پلن پلن به کول نو پدی لستونی باندې خپل مخ داسې پټ کړی دی عمر رضی الله تعالی عنہ بلستونی خپل مخ پټ کړی او رااله په حیا باندې او ویل وی چې زما پلار تا ته وی چې راشه تا زموږ غړي وبکړی دي چې مزدوری د نظر کو موسی علی السلام چې کله الته کلا شعیب علی السلام موسی علی السلام ته ډوړای نږدې کړه د خوراک د پاره موسی علی السلام ته وی اول خو له تسلی ورکړه کیسه وته ټول کړه موسی علی السلام چې دا څه چلو شو بیا دا څه چلو شو بیا ته شعیب علی السلام چې خپکیږي ما بس دا ځای چې دی نو دا ستاسو لپاره محفوظ دی دلته کې پاتې کیږي او په لار چې کله دی روان شو نو موسی علی السلام نه چې د زنانه سو قدم مخکې واغسته نو موسی علی السلام ته شاته شه ما پسې شاته راځي چې زما په تا باندې نظر د شاته نه لګي او ما ته وایا او خل را ته وایا چې داسې تاو شه داسې تاو شه روان دي دواړه الته کې لاړل شعیب علی السلام سره چې کېناستو دا خبرې اترې وشي شعیب علی السلام مته ډوډۍ نږدې کړه چې ډوړای وته نږدې ک موسی علی السلام ته ځو خو نه خورم تعالور کوی چې راشه چې مزدوری دل در کې زه خو ګره دا مزدوری زنه کوم دا ما د الله رضا د پاره دا کار کړی دی او کڅو پراته د ازمکه د سرو زرو د سپینو زرو ډکه کې په دې باندې موږ خپل دین نه خاصو دا د انبیاء علی السلام سنت دی موږ خپل دین هغه په دې باندې نه خرڅو شعیب علی السلام متوي چې دا ستاسو اوبو سکول اجرت نه دی د انبیاء علی السلام شانم ډیر عجیب دی زمونږ عادت دا دی چې کله مل مراشي نو موږ ملما ملمستیا کو امام قرطبي دا خبره ذکر کړې ده بیا موسی علی السلام چې ډوډۍ خوړه برابر شو نو دې لور وته وي چې بابا دا الګ چې دی نو دی په مزدورۍ باندې ونیو دا ځوان ځکه ده کې دوه صفات دي او په مزدور کې دا دوه صفاتونه خامخا موجود کېدل ضروری دي یو دا چې دی قوي دی طاقتور دی زمونږ کار سنبالول شي او امانتدار دی په لار باندې ما سره راغې ما ته امانتداري معلومه شو د پیغمبر د کور زنانه وي د پیغمبر د کور زنانه ډېرې حیادارې دي ځکه اه د دغه هغه ولا دا مشوره ورکړه بیا دغه ته وی شیب علی السلام ته وی چې تم ما سره اته کاله مزدوری به ما سره کې او کله ستا برابر کړ نو دا بستا د طرف دی لس کاله نو بس دې خپل ما سي خبره وکړه موسی علی السلام ته وی وی کچار د لس مم پورا کړل نغم سیده کاته کاله مزدوری مې وکړه نغم پورا اغم سیده موسی علی السلام لس کاله پورا کړل دا د پیغمبرانو شان دی نیکی کول د الته نه روان شو کله چې کوی تور تر اورسید نو په کوی تور کې رڼا ولیدا هغه تاسو سورته نمل کې پورا واقعیا هغه واوریدا او مو ویلا او الله جل شانو ول معجزې ورکړي موسی علی السلام له د باندو یو خزه هغه شعرونه ویل چې شعرونه ویل علامه اسماعیل رحمت الله علیه ما ته نو اورید ما ته وی چې شعرونه ډېر مزیدار وای او د فصاحت یو دوه خبر راته د فصاحت او د بلاغت چې خبره وړي یعنی یو ټکی په یو ټکی کې ډېره دنیا راغونډي ناغه وته وی چې د فصاحت او د بلاغت د پارته د قران د آیات وای کنه ولا تخافي ولا تحزني دغه ګوره دغه فصاحت شته ځکه الله جل شانو او جوړ جوړون کې موږ د لاره د رسولانو نه د پیغمبرانو نه لا پزانګو کې دي او الله وته چې پیغمبر ته نه جوړوم فالتقطوا على فرعون پس راپور تکوم د لاره د قرانه د فرعون نه ليكون لهم حزنا چې انجام دا شي چې شي دا د دې لپاره عدو او حزنا دشمن او غم ان فرعون او هامان او جنودهما كانوا خاطئين یقینا فرعون او هامان او لخر د دو کانو خاطین او دی خطا کار فرغو د فرغون کو کورنۍ ډیر اوچت کو خو سره د دې نه خطا کارو بعض خلکو موږ برکتیان شو د فرغون په کور کې موسی علی السلام اوسېدل برکتی نشول تش په دې خو نه کیږي چې تبرک دا د رجال نه ته حاصله موسی علی السلام د فرغون په کور کې هغه به برکت غرق شو او ګرځیدو زړه د مور د موسی علی السلام فارغه د هر سنه خالی د هر سنه ما سیوا د فکر د بچینا چې هغه پسې خپو موسی علی السلام پسې امکانات لتبدی به کله چې داس بکس دا د سمندر د چپو ګډ وډ راواغست کنه د دریاب قریب دا چې کار کړی وي حال د دو لولا ربطنا على قلبها کچره مونږه کلکوال نه راوسته پټای مو نه لګول على قلبها پزړه دې باندې ليكون من المؤمنين دې لپاره چې شي دا د یقین کوونکو نه وقالت لاخته وی ویل خور د موسی علی السلام ته خور ته ولدا خبر او کړه د لری نه د اړخ نه وهم لا يشعرون او دای نه پوهېدل چې دا خور ده وحرمنا عليه المراضع او حرام ما من کړی په د باندې په موسی عليه السلام باندې پای ورکون کې خزي من قبل مخکې د دینه دا مخکې نه خبره وا فقالت نبي وتعالى دلكم على اهل بيت يكفلونه خبر کوم زه تاسو لره علی اهل بیت په یو کور والو باندې یکفلونه چې پالنه د دبو کې وهم له ناصحون هغه بدل خیر خواهانی فرددنا الی امه واپس کوم د لر مور د تاقی تقر عینها دا مور چې دا ډېر وخت صبر نشي کولای کنه د دې د وجې نظر وته واپس کو او یعقوب علی السلام سړی صبر ډېر کولای شي یعقوب علی السلام باندې هغه باندې ډېر وګد مدته را کړو سلوي تو کال پورې فرددنا الى امه پس واپس کوم دلاره مور دته ددن مخکې هارون علی السلام مو هغه مو خدا موسی علی السلام بس دا ډېر ګرانو نو کای تقر عینها دې د پاره چې یې خشي عینها سترګې دې ولا تحزن او غمجن کیږي ولې تعلمه او دې د پاره چې دا پوه شي ان وعد الله حق چې وعده د الله رښتیا ده ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دین لا يعلمون نه پوهیږي ولما بلغ اشده پس هر کله چې ورسې د موسی علی السلام ځوان خپل ته واستوا برابر شو واتیناه حکم و علما او ورک ورکړو موږ د تا حکما فرق کول د حق او د باطل و علما او په د دین وکذالک نجل المحسنین دا غرنګ بدلو ورکو موږ نه کانو تا ودخل المدینه تا او داخل شو خار تا کلی تا علی حين غفلت من اهلها نو په امداد او دنه هغه سړی من شیاتی چې د قبیله نو علی الذی من عدوی په مقابله د هغه سړی چې د دشمن د دنه فوقذه موسی پس پس وهل د موسی علی السلام یا فوقذه موسی سوق ور کدل موسی علی السلام زموږ استادان دا زمانه کې فقضوا علیه پس فیصله د مرګ را علیه په دبانه او یا فقضا علیه پس ختمه ک ژوند د هغه قال نو ویل موسی علی السلام هاذا من عمل الشیطان دا د عمل د شیطان ندی دا مړیدل یا دا د دې دا جګړه چې دا انه عدو مذلن یقینا دا شیطان چې عدو دشمن دی مذلن گمراه کون کې ښکار دی قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی ویل موسی علی السلام اے الله ما کمې کړې د خپل ځان لپاره بخنو کې ما تا ما خدای نه وجو خو بس دې هم مړ شول پرده راولي ما ما باندې فغفر لي پرده راولي په ما باندې فغفر له او د حربي کافر وینا هغه حدر ده دی هم د اسرایلیان ډېر وجلی وو انه هو الغفور الرحیم یقینا د الله بخون کې مهربان دی قال رب بما نعمت علیا نو اویل موسی علیہ السلام اے رب زما په سبب دا چې انعام کتاب علی په ما باندې فلنکون ظهیر للمجرمین نو نه بشم زه مددگار د پاره د مجرمانو زه بشرتم د مجرمانو مدد نکوم دا تابع باندې احسان کړي فاصبح الى المدینه فاصبح فی المدینه خائف یترقب او کې دې چې د موسی علی السلام دا شهرت دا پټول سوق دا شهرت پټول مصر کې خور شوی و چې موسی علی السلام داسې سوق ورکې چې سړی وجني یقینا خامخا ته سرکش ښکارا تا خو هر وخت چرته چا سره لانجا چولی فلما اراد ان يبتشا على بالذي پس هر کله چې اراده وکړه دا چې راونی سي هغه سړی لره یا حمله کی بالذي په هغه سړی وعدو لهما چې دا دشمن دې دواړو نه خو بطش اصل کې رانی ولته وي کنه نو دلته حمله مراد واستې شي دا دشمن دې د پاره دې دواړو قال یا موسی او وویل دو دا غوی المبین چې چاته ویلو یا موسی موسی علی السلام تريد تغوال ان تقتلنی چې ته اوجنې مال را کما قتلت نفسا لکه څنګه چې وجل تا یو انسان بل امس پرون ان تريد پته وته چې سکه خطرناک دی و یریدو ان تريدو اراده نه لري الا ان تكون جبارا في الارض دا چې شي ته زور اور پزما کې وما تريد ان تكون من المسلمين او ته نه غواړي دا چې شي ته د اصلاح کوونکو نه وجه رجل من اقصى المدينه او راغه رجل یو سره من اقصى المدينه په یو طرف د کلینا یا ساج رامنډه والے هر کله چې مخ په طرف د مدین قال عسى ربي ان يهديني سوا سبيل زر دې چې رب زما روان وکي مال لارې برابر تا لارې برابر سوا سبيل برابر لارې د مدین تا ولما ورد ما مدین مدین ته ورسید سفر کو کو وعلم ما ورد ما امدن تفصیلی واقع موږ مخکې وکړه هر کله چې راو رسید موسی علی السلام او بود مدین تا وجد علیه امه من الناس یسکون ویلیدل یو ډله د خلقنا امه من الناس یسکون چې او بکول غړي بيزه وجد من دونهم امرأتين تزودان او وی مونږ دې اخوا د دینه دو زنا انا تزودان چې من کول خپل ګړي بي دي قال ما خطبكما نو اول وتا موسی عليه السلام صد کار تاسو یا ما خطبكما صد حال تاسو قال تان اول دې دوار لا نستی دا ګړي ثم تولى الى الظل بیا واپس شو وګرځي الى الظل سایه تسوری تا فقال وی رب رب زما اني لما انزلت الي من خير فقير وی یا نو کوریور ته نه ملاوي یا د کور د وایي رشتہ نه ملاوي یا بل داسې سخت کار منلو لپاره یا نوکري یا د انسان نوم یا بل څه داسې کارتیا وي دې لپاره هر بوت ته دا رب انی لما انزلت الی من خیر الی من خیر فقیر دا یو لس پیر هر بوت په سیویل پکاري چې چا باندې څه قسم مشکلات دي هر قسم مشکل څه قسم طلبي نو دا دی وایم ان شاء الله الله به پوره کوي موسی علی السلام دا وظیفه وکړه نو یو ځای خو یو ځای وکړه او هغه د الله نه ډوډۍ وخته خدای پاک ول ډوډو والا ورکړه فجات احداهما پسرا لذت یو زنانا تمشي علی استحیا یو د دې دواړو نه تمشي علی استحیا چې راتلا علی استحیا په حیا باندې دا علی د استعلا د پر راضي لکه موږ علی هدن دی لاړه د هدایت په ډیری باندې کې ناستل نو تمشي علی استحیا را روان او په حیا باندې د دې ټول بدن چې دی نو دا حیا حیا وا قالت وی ان ابي يدعوك یقینا لار زما را بلی تعالی لیجزیه کا اجر ما سقیت لنا دې لپاره چې در کی تا ته اجر ما سقیت لنا در کی تا ته مزدوری اجر ما اج مزدوری د هاغه سقیت لنا چې تا او بکر زمګ لپاره ساروی فلما جاءه ارکل چراغ دې موسی علی السلام چې دا چې مزدور ډیر په ګران باندې ملایي چې هم قوي او هم امانتداري او چې نه کله به د مزدور ملاويږي نو کار به رخو باسي امانتدار بني او کله کله به د مزدور ملاويږي نو امانتدار بني هغه کمزور کار بنل شي باسره قال ان يريد ان انكحك اول اغه شیب علیہ السلام ان يريد یقینا زغ عالم ان او کې ان کې حقا چې په نکاح در کمتا ته احنا ابن تیا یو د دوه لونو زمانہ هاتینی چې داری علا په دې شرط باندې ان تاجرنی چې تبا اخلي زمانہ بدلا د کار کول سمانی حجت اتکاله دا می حاصله معنی وکړه او دا معنی کولې چې انتا جوړنی دا چې مزدوری بکې تو زما سره سمان یحجج اتکالا فینت من تعاشرن کې چرته تا پوره کړل لس کالا فمن عندك ان استاد طرف له احسانی ما اريد زنه غالم انا شق عليك چې سختي حکم ز پتا باندې ستجدنی ان شاء الله من من الصالحین خامخه مالک نم په کار دي چې مو مزدور سختی نه کې ستجدنی خامخا او به مې تمال ان شاء الله او کچر ته خوښ شي د الله من صالحین د نیکانو قال یا بني یا اول وته بچیا قال ذلك بيني وبينك او موسی علی السلام دا فیصله په میان زما کې په میان ستا کې ايام الاجلين قضيت کمه د دوه نیټونه چې تا پوره کو فلا عدوان علیا نه نشته دی فلا عدوان علیا نشته دی زیاته ملامتی علیا په ما باندې عدوان زیاتی ته والله والله چې علی ما نقول وکیل پاغه پاغه خبر چې مونږه وای ذمہ دار دی فلما قضا موسی لجل کر چې پوره کړ موسی علی السلام نیټه و ساره به اهلی اوس دا بل مقام ذکر کړي فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشدائد أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن أرجع عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من آمنين واسلك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانات من ربك سلورم مقام د دې ځای نه ذکر کړي موسی علی السلام لا الله جل شانه وه ورکا معجزه ول ورکا فلما قضا موسی الاجل کله چې پوره کړ موسی علی السلام نیټه شعیب علی السلام سره وسار باهلی اور وانش سره د کور وال خپل آل سمین جانب الطور نارن یا د غاړې د میدان د خي طرف نه فل بقات المبارکت پزمک برکتی کی پاغه ټوکړه برکت واله کې من شجرتی دونه نه ایا موسی انی انا الله ایا موسی انی انا الله دا خبر چې موسی علی السلام انی انا الله چې ذا الله رب العالمین رب د مخلوقاتو وعن القى عصاك او دا چې وګرځوت امساق پلا فلم ما را تهتزو کله چولی دا هغه دا معجزه و د موسی علی السلام من غیر سوین بغیر د مرض نو مضمون الیک جناحک او یو ځای کې د خپل ځان سره جناحک وزر خپلې با لاسونه خپل دا مټ خپلې من الرهب جناح ذکر وی چې دا وزری دا د انسان وزری دی من الرهب د وجه د یارینا او بل دا جناح کې ځکه وي چې والوزا فرعون خواته ورشه په تیزای کې او هغه ته توحید مسله وکا جناح کا فذانک برهان عن من ربک دغه دو دلیلونه دي او بل دا چې کله په انسان باندې ير راشي ترخ کې لاسونه ور کینو یره تنه لګلری شي او په سکون او اطمینان شي فذانک برهان عن من ربک دغه دو دلیلونه دي ستا د دغه دوه دلیلونه دي ستا من ربک طرف در رب تعالی الى فرعون فرعون تا لار شه فرعون تا وملئی او وزیران داغه ته انهم كانوا قوم سوء فاسقين انه انهم كانوا قوما فاسقين یقینا دی یو قوم فاسقان قال ربي اني قتلت منهم نفسا او موسی عليه السلام وتخبر او چې الله پس کله چې راغی دی ته موسی علی السلام به آیات نه آیاتون زمونږ باندې بینات الفواضح باندې قالو دی وی ما هذا الا سحر مفترن نه دا مگر جادو دی رضا نه جوړ شي وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين او نه دی اوریدل موږ دې خبر لره په پلارانو زمونږ لوم بنو کې دا تا چې کې مینه خبره شروع کړې دا مسلې خو موږ د خپل پلارانو په زمانه کې نه اوریدلې دا ته چې څه وایي چې هر څه الله کوي نو دا مسله خو چې موږ مخکې نو اورېدلې نوې سړی راغلی نوې مسلې کې وقال موسی ربي اعلم بمن جاء بالهدى ويل موسی عليه السلام رب زما په دې پاغه چا باندې چې راتنه لیکلي دي په هدايت باندې من عنده داغه د طرف نه ومن تكون له عاقبت دار او په دې پاغه چا باندې چې داغه د پاره اخیری انجام دی مطلب دا دی چې پته په میدان باندې ولګي چې ته په حق یې او که زه په حق یم انه لا یفلح الظالمون کې ان شاء الله دې نه کامیابیږي ظالمان که چېرته زه په الله باندې دروغ جوړ کوم زه به ظالم شم او زه به کامیاب نشم وقال فرعون اي والملو الفرعون اي وزيران ما علمتم لكم من اله غيره موسی عليه السلام ته نشوي نه ځکه موسی عليه السلام خو بوته چې ته خو د سره د خدای نه نو تعالی څټو ته وي ول وزیرانو ته وي چې ما علمتم لكم من اله غیر نه معلومات حق د ارض بندګي تاسو ما سیوا زمانہ فاوقد لي اها ما نو علتيني نو ګوره اله خو اغه اطلع اخذم دیو معنا لعلی اطلع الى اله موسی شاید چې زه خبر عالم د خدای د موسی علی السلام وینه وینه وینه لازنه من الكاذبین لیکن زه ګمان کوم په د باندې د دروغجنو واستكبر هو وجنوده واستكبر د ځان غټو ځان غټو غړو هو دو وجنوده او لخر ددو پسونی و مونږ د لرا او لخر د لرا او غرزول مونږ د لرا په دریاب کې یعنی په اوچ لار باندې روانو دي ته خدا پته نو چې مونږ بډو دیګو او د موسی علی السلام معجزه په خپل سترګو باندې ولید بیا هم فاغلار روان دي د موسی علی السلام په معجزه روان دي ګوره پیرغون ته الله اخیر معجزه مو خله ګوره ښا د اخیر د اخیر موسی علی السلام لار اول په امسا واله د دې لپاره چې فرعون د اخیری معجزه مو ګوره دا د مریده د هغې باوجود ته ایمان نه راړې ته د غر کېدو قابل فنبذنا فی الیمین او غرزل موږ دې لره په دری آپ کې فنظر وګوره کیف کان عاقبت الظالمین پس څنګه شو انجام د ظالمانو اخیری انجام د ظالمانو وجعلناهم ائمه يدعون الى النار وګرځول موږ دی له ائمتن امامان يدعون الى النار چې رابل له خلق اورتا امامان خو ائمتن ائمه د امام جمع ده دا بعضه بعضه امامان هم داسي خلق له اور طرف ته دعوت ورګي او خلق اور طرف ترا بلی ائمتن يدعون الى النار د توحید د دعوت دشمنان يدعون الى النار چې دعوت ورکو خلق له اور طرف ته وجنوده و یوم القیامت لا ينصرون پر د قیامت بلا ينصرون د امدادونه کړی شي و واتبعناهم فی الدنيا فی هذه الدنيا لعنتا ما ورپسې کدی پسې په دې دنیا کې لعنت و یوم القیامت پر د قیامت من المقبوحین وی بدې د بد شکلونه دغه ائمه ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس هدى ورحمة لعلهم يتذكرون عنوان د آیات موسی علی السلام لا الله جل شانو کتاب ورکو فرعون غرق موسی علی السلام نے کتاب ورکو چې څوک د الله جل شانو نافرمانی کی د دعوت د حق دشمن دی ناغه به الله غرق کی او چې څوک شکر وباسي نو الله غي له کتاب ورکی یقینا موږ ورکړو موسی عليه السلام ته کتاب من بعد ما هلكنا القرون پس دا غنه چې هلاک کړ موږ پیړای کتاب کې څو بسوائر للناس بسوائر للناس دلائل د پاره د خلکو یومانه بصائر للناس د پاره د په کول د خلق او د رحمت الله لهم هدایت او رحمت دې د پاره چې خامخاله علم تذکرون دې نصیحت قبول کی وما كنت بجانب الغربي او نو ته په طرف د مغرب باندې اس قضین الى موسی الامر کمزای چې موږ موسی عليه السلام له تورات ورکو پیغمبري مرکول آل تتنوي خاص کلتور سره او نوې ته په طرف د مغرب کله چې ورکول موږ موسی علی السلام ته کار د پیغمبري او ما كنت من الشاهدين او نوې ته د حاضر او ناظرونه دی وی چې حاضر ناظر دی والله وته وی چې تنوي الته کې ولكن انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر لیکن موږ پیدا کړی پیړۍ فتطاول نوګد شو په دې باندې العمر زمانہ دا کتاب ورکو یو دا معنا چې موسی علی السلام ته خبر راځي شي او که رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد شي نو داسې بشي ولكن رحمت من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذير لیکن راو لګلی مونږ ته او دا معنا سمیم خوريخه که چرته نه وي رسیدل د مصیبت دی ته په سبب دا غچی مخکې کړي دي لاسونه دی د آیات دو معنی کوم ښا چې مخکې کړي لاسونه دی فیقولو او نه وینا ده دی ربنا ای رب زمغلولا ارسلت الینا رسولا ولی نه را لېږه تا موږ ته پیغمبر دا وینا دی نه کولې فنتبع آیاتک او تابعداري وکړو موږ د آیاتونو ستا ونکون من المؤمنین اشیبه موږ د مؤمنانو نه ګوره د آیات مطلب دا دی دویمه معنا د تم کوم بیا مطلب د تو ولولا تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم او کچره نه وي دا خبره چې ورسیږي دې ته مصیبت په سبب دا عملونه چې مخکې لګلې دي لاسونه نه دی فیقولو نو وای بدی ربنا اے رب زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ولنر علیکم موږ ته پیغمبر چې موږ تابعداري کړو د آیاتونو ستا او نكون من المؤمنین او شی موږ د مؤمنانو نه مطلب دا دی کله چې وت آخرت کې مصیبت او عذاب ملاو شي نو دوی په آخرت کې بیا دا وینا او کې چې یا الله یو پیغمبر بدر علی ګلوي نو الله جل شانو د دې د وجه نه دی ته پیغمبر راولېږي چې بیا دې دا ګیله ونکي د قیامت پر ځوان چې موږ ته پیغمبر نه راغلې فلما جاءهم الحق من عندنا پس هر کله چې راغې دې ته حق د طرف زموږ نه قالو دې وې لولا اوتی مثل ما اوتی موسی ولې نشي ورکول دی پیغمبر ته هغه معجزې په شان د هغه معجزو چې ورکړې شي موسی علی السلام ته ولې نه ورکول کیږي دته معجزې په شان د هغه معجزو چې ورکړې شي موسی علی السلام ته موږ ول پیغمبر راولې دی خو بګیله دا کولې چې پیغمبر بدر علی ګل چې موږ ول راولې ګل دی وی چې د موسی علی السلام معجزې ول ورکړي اوس کوله موږ د موسی علی السلام هغه معجزې ورکو نه دی په دې بیا کو پرګي او اے نبی علیہ السلام پس راړی کتاب من عند الله دې طرف د الله نه هو اهدا منهم ا وهدا اخ هدایت والده منهم د دې دوالو اتبعوه زبې تابعداري کوم ان کنتم صادقین کې چرته تاسو رښتینی یره تاسو دا کتاب نه منئ تاسو د دې کتاب دا خبره نه منئ ی تاسو یو کتاب جوړ کړئ زبر دا غي تابعداري کومه چې هغه د دین ډیر هدایت والی د دې د وجه ناظر شیخ صاحب رحمت الله علیه هغه به دا خبره کوله نن سبا موږ هم روافض او مبتدین ته دا خبره کوو چې تاسو دا یو کتاب راړی چې هغه د قران او د سنت نړۍ هدایت والے موږ باغې پس روان شو بلکې که تاسو دا څه نشي کولای قران او سنت دا د نور کتابونو نړۍ هدایت والے دی نو موږ قران او سنت پس روان یو تاسو باطل او تعویلات پس نه ځو ان الله یقینا لا لا يهدي القوم الظالمين توفیق دی هدایت نور کې قوم ظالمانو ته لقد وصلنا لهم القول او یقینا یو بل پسې ولقد وصلنا لهم القول یقینا پر لپسې موږ بیان کړی دا دیت وینا د قران لعلم یتذکرون یقینا چې دیت نصیحت والی بیا بیا وته دا قران موږ بیان کړی بیا بیا ورته موږ دا خبره کړې ده خو د هغې نه بعد دوی بیا هم نصیحت نه اخلي الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی ورته موږ کتاب من قبله مخکې د دینه هم به یؤمنون دی ایمان راړي په دې قرآن وإذا يتلى عليهم آية وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا اوس کوم خلکو لږ کتاب ورکړی شوی دی او علم د کتاب ول الله جل شانو ورکړي دي نو پاغي چې کله د آیاتونو لسته شي هغه موږ ایمان راوړي او کوم خلکو ته چې علم د کتاب نه د ورکړې شوی نو هغه دا نه مني وإذا يتلى عليهم آياتنا وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا کله چې بیانېږي په دې باندې نو وایي دې موږ ایمان راوړې دې به په دې باندې یو اجر د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل اجر د خپل دین بما صبر په سبب دا غجلی صبر کړی دی وای درون بالحسنه السیئه او د فکې نیکای لرا د فکې په نیکای سره السیئه بدای لرا مطلب دا دی چې دی نیکیو کی نو بدی ختم شي بیان توحید کی نو شرک ختم شي یقینا یو دو معنی کوم انک لا تهدی یقینا ته توفیق دی ایمان نشي ورکول من احباب تا چاته چستا خو یو دا زم معنا یقینا ته نشي رسول مقصد تا هغه څوک چستا خو ولكن الله يهدي من يشاء لكن الله توفيق دي هدايت ورکي چاته چې خوښ شي او عالم بالمهتدين او دا الله جل شانه خو په دې په هدايت والو باندې دا ولنه معنی زموږ استادان کې او بنول شي موږ د زمکه زموږ اولم نو مکه له محرما امنا ای ځای نه ورکړې موږ دې لر حرم د امن امنا د امن یجبا الیه ثمرات کل شی چې راوړې کیږي هغه ته میوي د هر یو شي هر قسم او نه موږ هلاکون کې کلواله نه مګر اوسیدون کې دا هغه ظالمانو د دې د وجه موږ دې هلاک کړ اسی موږ نه دې هلاک کړی وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها هغه چې درکړی شوی تاسو څه شي ما موصوله واخلخه هغه چې درکړی شوی تاسو ته من شیء څه شي فمتاع الحیات الدنیا افلا تعقلون نو ول تاسو عقل نه لرئ تاسو ګورئ نه دی خبره تا چې تاسو لا الله جل شانو دا څه درکړین دا د دنیا څخه ده لږ عقل والا لږ سوچ وکړه خلق رال دی دنیا ته او دی دنیا نه لاړل عنوان د آیات د اور والو او د جنت والو د هغې په منځ کې فرق یو هغه انسان دی چې الله جل شانه ور سره د جنت وعده کړی ده او بل هغه انسان دی چې الله جل شانه ور سره د اور وعده کړی ده دا دواړه برابر نه دي بیا بشی دی ثم هو یوم القیامت بیا باغه په قیامت کې مې په ورځ د قیامت من المحضرین د حاضر کړې شو نه عذاب تا و یوم ینادیهم او په کوم ورځ چې الله به تا आवाज وکي اين شرکای الذی کنتم تزعمون شرط دی د برخې خاوندان زما هغه کسان چې تاسو ګمان کو دا غي په بار کې چې دا پلانې دا د الله سره شریک دي قال الذين قال الذين ابو يا کسان حق عليهم القول ثابت شي په غي باندې القول وینا د عذاب حکم د عذاب ربنا ارب زمغه هؤلاء الذين یقینا دا دی هغه کسان هغه وینا چې مونږه گمراه کړیو هغه وینا هو هغه وینا هم کوم هغه وینا دې په خپل باندې گمراه لکه څنګه چې مونږه گمراهو یا اغویناه گمراهی ته را بللی مونږ دی لره کما غوینا لکه څنګه چې مونږ په خپل باندې گمراهو مطلب دا دی یو طرف ته پیران دی بل طرف ته مریدان دی د پیران به وي چې یا الله مونږ د خپل مریدان دا گمراه کړو تبرعنا الیک بیزاری کو مونږ تا ته ما کانو ایانا یعبدون او نو دې موږ ته عبادت کوونکي تبرأنا الیک مطلب دا دی چې موږ ول صرف دعوت ورکړو موږ صرف رابللو موږ دې مجبور کړی نو چې موږ عبادت وکړي وقیل دوبل شری تراوبل شرکاکم د برخ خاوندان تاسو فدعوهم ندی بچی کی فلم یستجیب لهم ندی فلم یستجیب لهم نو هغه به هیڅ جواب ورنکې دی لرا لهم دی لرا وراو العذاب او بوي لید عذاب او بیا بوي لو انهم كانوا يهتدون کاشودي په سم لار باندې روان یا لو انهم كانوا يهتدون ارمان چې دی پویدل چې دا شریکان د هیڅ مدد نشي کولی ارمان وکیل تکي یوم ینادیهم باغرس جواز بکړی شي دیتا فیقول او به شي دیتا الله بو تاواز کی او به شي دیتا ما دا جبتم المرسلین سرنګي جواب ورکړ تاسو پیغمبرانو لره پیغمبران تاسو پیغمبران ته څه ویلو فامیت علیهم الانباء نو ګډوډ بشي په دې باندې جوابونه یو دا معنا نو خامخا وی به د کامیاب نه او رب کې خلق ما یشا او اختار او رب ستا پیدا کوي هغه چې غواړي او غوړه کوي ما کان لهم الخيره نشته د مخلوق لره سي اختیار سبحان الله وتعالى ما یشركون باقی دا الله لره اوچت دا غنه چې دی شریکي وربک یعلم ما تکن صدورهم وما يعلنون او رب ستا پورې هغه چې پټې یې سینې د یو هغه چې کار کوي چې کوم بغض او حسد د سینې کې پروت دی نو الله جل شانو په هغه بغض او حسد باندې پورې او ښکار چې کوم ښکار کوي دا غي خو ډېر خپته لګي چې دا ښکار کو هو الله لا اله الا هو وجسدا دا بغض او حسد دې اول ښکار کوي او دا بغض او حسد بعضې بغض او حسد پټ ساتي سو هغه خو اعوذ بالله وای چې هغه د تخکاره لکی که وسه در باندې ورسی وجنی وي موحد ته وي خدا بغض او حسد دی ول ښکار کوي مسله دا ده او هو الله لا اله الا هو او هغه الله چې نشته بل لایق دی عبادت مگر دا یو الله دی له الحمد فی الدنیا فی الاولى والاخره او خاص دی الله لپاره ستاینه ده د خدای تو په دنیا او آخرت کې وله الحکم الیه ترجعون او خاص هغه لره اختیار دی دی الله ته بتا سو واپس کړی شي ولوا پیغمبر علی السلام ارایتم خبر را کې مال ان جعل الله علیکم الليل سرمدا چرې وګرځي الله بتا سو باندې شپه همیشه دلایل ذکر کوي الى يوم القيامه درجه قیامت پورې من اله غیر الله یاتیکم بذیاین سوګ دې بل مددگار علاوه د الله نه چې را بوړي تاسو ته رڼا افلا تسمعون ولې تاسو نه اورئ که چېرته د قیامت پورې الله تاسو تیارو کې ساتلی یو خدا مطلب یعنی دا شپه وه دا کومه شپه چې راځي او که چېرته د جهالت شپه در پسې در باندې الله جل شانو د قیامت پورې راوستل تاسو به څه کړي وي قل وا پیغمبر علی السلام رایتم خبر را کی مال را ان جعل الله علیکم النهار سرمدا که چرته وګرځي الله په تاسو باندې رز سر مدن همیشه الی یوم القیامت درجه د قیامت پورې من الہ غیر الله نسوک دی واقدار علاوه د الله نه یاتیکم بلیلن چراولی تاسو ته بلیلن شپه تذکرون فی چې تاسو آرامو کې پاغي کې یعنی شپه الله راولي رز الله جل شانه راولي دا رڼا دا الله جل شانه راولي او چې په خاطر کار رڼا بدلېږي سو کو افلا تبصرون پستا سنوي نه وامر رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله او د وجه د رحمت خپلنا ګرځول له تاسو د پارش پا او رز لتسكنوا فيه دې د پار چرامو کې تاسو پرېش پکې ولې تب تو من فضله او چې طلب کې تاسو د فضل د الله نه تورات کې ولعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر وباسي ويوم يناديهم کله چې आवाज وکړي شي دیتا فیقول ویل شي دیتا اين شرکای الذين چرته دي د برخ خاوندان تاسو هغه کسان کوم دلته زمون چې تاسو به ګمان کو تا به چې چا په نوم باندې ولسم اور کولا او تا به چې چا توی چې یا تا کاسه برا مدد شي هغه څه شو شته دی دلیل وای فعلمون دی به پوه شي ان الحق لله چې حق د خدای تو خاص الله لره دی وضل عنهم اورک بشي د دینه ما کانو یفترون هغه چې د ځان د دروغ جوړ ان قارون کان من قوم موسی یقینا قارون د قوم د موسی علی السلام نه دا قارون چې ونه د خپل زمانه ډېر مالدار سره خلک به ته پس خیدل د مالدارای د وجنه رسو به ذکر راشي او اکثر مفسرین دا خبره کوي چې دا د موسی علی السلام د تر زوی و قارون دا د یسهر زوی او یسهر د قاحت زوی او غد لاوی زوی او لاوی د یعقوب علی السلام زوی دا شان د موسی علی السلام د عمران زوی او عمران د قاحت زوی نو قاحت دا د دې نیکو د ټولو د دا قاحت چې دی نو دا د قارون نکو او د موسی علیه السلام هم نکو خو قارون الله مالدار کو نو چې غریبي د دین دی او چې مالدار شي نو بیا ګمراه شي الله ولا څور کې نو ګمراه ته نه جوړ شي دا قارون چې ونه دا د تورات حافظ وخا د تورات په یاد باندې یاد او د ته به نور وي نور به وته ځکه وي چې قارون ډیر زیات خسته و خو نه هغه خایس په کار راغی نه هغه مال په کار راغی او نه هغه تورات چې کوم په یاد یاد کړو صرف په یاد یاد کړو هغه تورات عمل خو په نو کړه کړه او په تورات ځانم نو پوه کړي نو په یاد د تورات حافظ نو سو ان قارون کان من قوم موسی یقینا قارون د قوم د موسی علی السلام نه فبغى عليهم د سرکشي وکړه په دې باندې ظلم کو په دې واتیناه من الكنوز دا قارون چې نو دې منافق شو لکه څنګه چې سامره منافق شو واتیناه من الكنوز اما ورکړې دی تا من الكنوز من الكنوز دا خزانو ما ان مفاتحه لتنو بالعصبه اولي اولي القوه هغه چې مال د هغه خامخه وړلې بشو په یو ډله اولي قوت چې طاقت واله باندې یا مفاتحون مراد مال داغه یا چابیان داغه مضبوط خلق به داغه داغه چابیان باغی ځان سره ګرځولې چې څنګه چې څوک را باندې حمله وکي او دا چابیان زمونږ نه والی د دې لپاره مضبوط خلق پالوانانه کتلې داغه لپاره اذ قال له قومه لا تفرح او کله چې ویل د ته قوم د لوی مکوا مستی مکوا ان الله لا يحب الفرحين لیکن الله نه خوخی مستی کون کی خلق وقت تغفی ما تاک الله الله دل مال لر کړل نو خیرات وغیرہ پکې داو وابتغي او طلب کافی ما تا غلا پاغه چې کی درکړي دی الله تعالی ته ادار الاخرت کور د اخرت ولا تنس نصيبك من الدنيا او مه هیرا وبرخ خپل د دنیا انا واحسن كما احسن الله اليك او نیکی کوه لکه څنګه چې نیکی کړې تا سره الله تعالی ولا تبغي الفساد في الارض او ملټو فساد پزمکه کې ان الله لا يحب المفسدين لیکن ان الله امین نه کې د فسادیانو سره دا قارون او د قارون هغه بچیو سمشتره چې ورته وای چې د دین لار ده او لکه د دین په لار کې دا موږ دا زه انجینر سه بیم زه ډاکټر سه بیم دا مال الله په دې وجه را کړی ګل تعالی د خدای پاک درکې کنه چې حساب کتاب به دې سره نه کیږي حساب کتاب به تل نه کیږي بس دې به جهنم ته لګي نو ولا یسلو بل معنا او پښتنه نه کیږي عن ذنوبهم المجرمون د ګناهونو د دې د مجرمانو نه فخرج على قومه راوت بس راوت لري علا قومي په قوم خپل باندې علا زینتن علا زینته په خپل خایس کې اسونه ور سره مرګري ور سره خپل امزان ډیر برابر کړو قال الذين اولا کسانو یریدون الحیات الدنیا چې وخته ژوند د دنیا یا لیتنا لنا هیب سوز زمغلا مثل یا لیتا های ارمان لنا چې وې زمونږ د پاره مثل ما اوتی قارون په شان دا چې ورکړې شوې د قارون ته انه لذو حظ عظیم یقینا دی خاوند برخه لوی وقال الذين الى كسانو تل علم شور کړی چې وته علم ویلکم هلاک شي ثواب الله خیر بدله د الله بهتر ده دا هیرس چې کله د انسان بدن ته وردن نشي دا هیرس ډیر بد شي سړی نه مړی دا دې دې هم نه مړی ثواب د الله غره دی لمن امر د پاره دا غچا چې ایمان راړو عمل وکړي ولا یلقا هیڅ الا الصابرون او نو ور کول کیږي دا دا خاصلت د ثواب الا الصابرون مگر صبر نه اکوتا صبرناک خلک یا دا خاصلت دی ایمان یعنی نه ور کول کېږي ایمان په دې کلمې باندې مگر صبرناک ہوتا یا نه ور کول کېږي دا ثواب الا صابرون مگر صبرناک ہوتا فخسبنا به و بداره نو عمر د موږ د لاره او کور د لاره زم د وبداره الارض او کور د لاره زم کې تا خزانو هر څه سر پکتلا فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله او نو دل را یو ډله چې امداد کړو د زمين دون الله علاوه د الله انا وما كان من المنتصرين نو دې بدله غستون کو نه واصبح الذي تمنوا نو وګرځیدل هغه کسان تمنو چې ارزو کړو مکانو د مرتبه ددو د مالدارۍ ارزو کړي وا چې خدای پاکه چې موږ سره هم دغه شان دي اسونه وي او گاډي وي موږ سره هم داسې لکه نن سبا ارمان کوي کنه خدای نو دی له پیسې ورکړي د خلکو له خیر ډېر ډېر پیسې ورکړي بس توبه خدای توبه وینو نه الله نه ګیلې کوي دا نه امید دا ګناګار دی ها غټ ګنا دی دا ورته ګنام نه دی وګرځیدل هغه کسان تمنو چارځ کړو مکان او د مرتبه د بل امسی پرون یقولون ویلی وای کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء عجیبه ده وای عجیبه ده کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء یقینا الله پر اخر رزق چاله چې خو خشي من عبادی د خپل بندګان او یقدر او تنګي دا رزق چې نه دا الله ورکړه دغه جاهلانو له الله ورکړي دا چې خلکو له الله ورکړي چې ته حیران شي چې دکې دا صلاحیت الله پاک څنګه راوسته چې دلې دا امان ورکو ویل یو عالم په یو ځای باندې تیرې دو وی قتل تاسو لوی خار د غیر چاپیر تن دیوالو نه دي د خار دروازې بندې دي تاسو یو کو د دې کلی د لارې ولې بندې دي ناغي وته د بادشاہ نه باز رک شوی دی الو ته وي نو بادشاہ وی چې د کلی د لارې باندې کې نو اکلی غلار کې کې نه ستو سوچ په دې خدای پاکه دومره کمکل بادشاہ لري بادشاہي ور کړی دا دا بادشاہ غو کوم باندې کاغه د خیاطه پر کم کړتیا ته ومنه چې برابر دي کی د دومره لوی لوی بادشاہي دي داسې کمکل سړی ور کړی چې هغه دې تم سوچ نه کېږي د عباس خو بالي ته په بره بتلې نو لارې وته باندې کړې دي نو هغه باندې شاړې دې پرې باندې په دې لارو باندې په هوا کې چې لاندې وته کسان کې نو لې چوکیداران نو دې ته الله وې اړه کې وته الهام وکړه الله جل شانو چې چرته کې ستا خوخه اندنه بدا بادشاہي مونږ والو طالب درکو سره دې کم کلتیا ده او ستانه بدا علم والو نو دا بدل ورکو بس الله ته استغفار وشي الله توبه کوي دا قصه برای عبرت ته د عبرت یو قصه ده کتابونو ذکر کړی ده لګور الله جل شانو چاله رزق هغه پراخه کوي چاله تنګي ولولا امن الله علينا که چرته احسان نه وکړ الله جل شانو په موږ باندې نه خصف بنا ډېر خياران دم رو خيار چې تبا د پلاتون بچي وي چې غریبای ته وګورې نو لخصف بنا نو خخکړه به موږ د لروم وای کا انه لا يفلح لا يفلح الكافرون موږ به منډلې په ځمکه کې وای کا انه تعجب دې چې اراده نه لري علو اند لوی آیت لور د پزمک کې ولا فساد نه د فساد ولا عاقبت للمتقین او اخیری انجام دا د پاره د متقیانو دی من جاء بالحسنه فله خير منها چا چې راتل لوکل په نیکه باندې من جاء بالحسنه وها من فعل بالحسنه ونه چا چې نیکی وکړه نه نه نیکی دی راوړه اخلاص پکې تقوا پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه هجرت کو ته مدینه ته د مشرکانو د ضرر د وجنه لارې ناشنا اختیار کړه په ناشنا لار باندې روانو په ناشنا لار باندې روان شو او ته د چې کله امن برابر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جحفه طرف تراغه جحفه چې ونه د دین لار د مدینه طرف تراغه د خپل کلی لار ولیده د چې کله د خپل کلی لار ولید اسی چې سړی د خپل کلی ترادن نشیندا یخ یخ واګانې جوړیږي کنه نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی لار ولیده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خفه شو نو الله جل شانو ول تسلی ورکړه چې هغه الله چې پتا باندې دا قران کریم پرس کړی دی د دې قران کریم تبلیغ پتا پرس کړی د دې تلاوت او په دې عمل کول د پتا باندې فرض کړی دی نو هغه الله به واپس پر ځای تراولي ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد خامخا به خپل ځای ته راولي ګرځي به ګرځي به بیا به خپل ځای له راشي لرې به ني لږ به ورته نږدي لرادک الی معاد او بل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانو وي چې لکه څنګه موسی علی السلام مدین ته لاړ مزدوری په مدین کې وکړه د مدین نه بیا واپس راغی خپل کلی ته په خپل کلی کې بیا کار شروع کړو زمونږ یو مرګره دی یو جمعات نه ویستو نو څو وخت دا څو ګرځي دا بیا غځې ته څو واپس راغی نو زما آیات ذهن ته دا آیات راغی ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى ما الله پاک بری کزي دین الله بری بیا غځې نه وي چې کوم ځای نه تللی ان الذي فرض عليك القرآن دا غنه بخي یقینا هغه ذات چې پرس کړی د پتابانه رسول د قرآن لرادك الى ما نو خامخا واپس کوي وتعالى را زائد واپس آیتا څنګه چې موسی عليه السلام ګور موسی عليه السلام یې واپس کو کوم ځای ته خپل ملک ته مصر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یې واپس کو مکې ته یوسف علیه السلام یې واپس خپل مور او پلار ته هر پیغمبر الله خپل ځای ته واپس کړی دی قل وایا ربی ازم عربا قل وایا ربی اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلال مبين وایا چې رب زما خپو دې پاغه چا باندې چې راتل راتل کې په هدایت سره ومن هو في ظلال مبين هغه سوچ دې هغه په گمراه ښکار کې ما كنت ترجو او نو ته چې امید دینر ايل قائل کل کتابو چې در کړی شي تا د کتاب امید دې موږ الله جل شانو ته پیغمبر پر تعالی کتاب درکو الا رحمتا من ربک مگر رحمت دې طرف درف ثانا فلا تكون نذری للکافرین لمکهګه امدادي د پاره د کافرانو د کافرانو د پاره امدادي مې جوړیږي ولا يسدنک او بندنی کی تعالی را ان آیات الله هدایتن د الله نه بعد بعد اذ انزلت الیک پس دا غنه چې نازل شو تا تا و د الی ربک او رب الخلق الی ربک رب تا تا فلا تکونن من المشرکین نمکیږي ته من المشرکین د مشرکانو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلق خلق له دعوت ورکوا توحید طرف ته غره مشرک نشي هر پیغمبر ته الله دا ویلي دي چې ګوره مشرک نشي دا ولې یو تنبیه ورکړ شرک ډېر لوی جرم دی ډېر او په خلکو د توحید مسله بده لګي پته نه لګي ولا تدعو مع الله الا اخر امر مر مدد کوه د الله سره مددگار بل بیا دا خبره کې چې یو راضی لا اله الا هو بس دغه مسله ده چې ګرځي را ګرځي نو دا مسله ده ته کې جو دې ګرځي واقعیا ته کی کیسه ته کی بیا ته چې لا اله الا هو موسی علی السلام واقعیا تیر شو فرعون ته توحید د پاره ورغله توحید وته بیان کړو ولا تدم الله الا انا خرمرا بلد الله سرکار ساز بل لا اله الا هو نشته د بلا جتروا مگر دغه ولا د کل شی حالک الا وجهه هر یو شی فنا کیدون کې دی الا وجهه مگر ذات د الله له الحكم دی الله له اختیار د فیصله دی ویلې ترجون دی الله تب تاسو واپس کړی شي واخر دعوانا الحمدلله